خو په خپل یو قسم شو خو چې د چانه نقل کیږي نو هغه شپږ قسم دي قران کریم کې چې د چانه نقل شوی دي هغه بیا څو قسم دي هغه چې د چانه نقل شوی دي هغه شپږ قسم دي نو هغه کې اول قسم څوک ته انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د انبیاء علیهم السلام نقل تا ته دلیل نقلی را نقل کی چې ګور فلانی کله په یو ځای باندې ټول انبیاء دا خبره کړې و ویلا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله خوشي لا بیا پسې ویلا عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ها ویلا ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله دا ټول بل دلیل نقلی ته پیش کړي دا خبره په خوانه ده دا ګور دغه پیغمبرانو ذکر کړي دا ټول خلک یې معنی صحیح شو چې هغه خلکو پیغمبرانو دا دغه دي بیا د انبیاء علیهم السلام په دې واقعاتو کې دا واقعات په تور دلیل نقلی په دې کې بیا ما تاسو ته وی چې سو فائدې دي پکې په دې کې بیا فائدې نه هو نه فائدې پکې کله تخویب ته پار راوړي چې تا ته د هغه قوم غونته دی اولډارې د هغه قوم په عذاب ته اولډار کی صحیح شو کنه کله چې کوم دینو د تشجیع د پار راوړي چې ولکه داسې دعوت چلولکه فلانی پیغمبر کې چلولې کله د تسلی د پاره چې هغه می هغه پیغمبر می بچ کړو د خپل قوم نه او د هغه د عذاب نه نو تابم بچ کم کله بچ کم دنه د انبیاء علیهم السلام احتیاج بر تخی چې هغه غریبانانو الله ته محتاج دي ګره عباد غری عباد دي پیغمبر الله الہ نه دي ها کوئی وقول الحمدلله وسلام علی عباده الذین اصطفى کله به کوم دی نو دا غوی دغه کوم دی دا هغه هغه واقعې بل دلیل د دلیل لپاره راوړي چې سره علم غیب نشته دی لکه ابراهیم علی السلام ته ملمانه لاړل وی نه پیژندل لوط علی السلام ته لاړل وی نه پیژندل نو دا سه واقعات کنه کله به دلیل په نفي د شرک په دعا باندې فلانی پیغمبرم د الله نه غوښتل غوړه د بلچانه نه د غوښتل فلانی پیغمبر فلانی اخیر کې ورته وای انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ټولم دغه کار کولو چې اواز زمونږ نه غوښتنه کړې ده د بل چا نه غوښتنه نه کړې نو دا دلیل نقلی او ترزداوی کله به دلیل نقلی چې کول انبیاء علیهم السلام واقع با د پاره د دفع د شبهات او شرکیه او ذکر کړي لکه د زکریا علیه السلام بارکه چې دوی کوم عقیده وا د عیسی علیه السلام بارکه د مریم بارکه دا د داوود علیه السلام د سليمان علیه السلام واقعیت کې لپاره ذکر کړي کله به دا واقعیت ذکر کړي خدا واقعیت ذکر کړي نو دا به بیا دلیل ګرځي په صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا واقعیت ذکر کړه نو ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا واقعیت فټو خبرونو نو وقمن تا ته درکو نو چې تا تم درکو معلومه دا شته تاسو کې پیغمبر د الله تعالی نو دا پکې غفواید شو اوس کله قران کریم دلیل نقلی راوړي د ملائکونا چې والکا ملائکیم چې کوم د الله تعالی بندگان دي ملائکیم د الله تعالی عابدان دي ها هغه دک خبره کوي چې توحید هغه عملا موحد دي او دغه چې کوم دنو عقیدتا موحد دي عقیده کې چې کوم دنو هغه شرک نه کوي او عمل کې شرک نه کوي او دعوت او بیان د توحید خبر ورته دي نو د دې لپاره به ذکر کوي بیا چې دا لکه سورته بقره کې تاسو اول کې کتلو آیات نمبر 32 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فرشتو اعتراف کو کنا وی قالوا دی سبحانك پاکی د تعالی الله د شریک په علم نا الله تعالی سره په علم کې څوک شریک نشته لا علم لنا نشتر علم من سرا الا ما مگر غد علم تنا چتا من ترا کړه د علم انك انت العليم الحكيم یقینا تعلیم پوی الله علم تا سره د حکیم حکمتونه دي بعض خلق ته بعض علمونه ورکه هغه ستا حکمتي بعض ته ورکه صحیح وا نو وګوره قالو سبحانك لا د فرشتو خپل بیان څه شو د نفي شریک فی العلم او یا الله تعالی شریک فی العلم نشته دی پدې کې بیا څه فواید دي خو قران کریم کې چې اجمالا موږ ذکر کوو احوال د ملائکو چې قران ذکر کوي هغه کې څه فواید دي یو فائدہ پکې دا وی چې د ملائکو عاجزی ذکر کوي د ملائکو عاجزی ذکر کوي ها لکه سورته انبیاء آیات نمبر 26 راو باندې پګشتم آیات ها پګشتم آیات لا عاجزی دا لها لا یسبقونه بالقول نو وړاندې کیږي دا فرشتي اصل کې یادې لا یسبقونه نو وړاندې کیږي دوی بالقول په وینا کې وهم بامره يعملون او دوی په امر د الله باندې کار کوي ګوره داغه نه یو ټکه مخې رسول شي کولای عاجز شي کو دغه شو همدغه شان مې د سورته صافات په اول کې ویلو چې هغه درې دغه ذکر کړي والصافات صفا قسم می دی پاغه صف تړون کو ملائکه باندې د پاره د عبادتو خو شو چې صفن صف صف تړون کی وی فزا جرات قسم می دی پاغه شړون کو ملائکه وریا زل راز دجرن په شړل سرا فتالیات قسم می دی پاغه تلاوت کوونکو ملائکه باندې ذکرن د ذکر د الله عرب اخیر کې بس وای ان الہکم لواحد پوه شو دا عاجز دین او بس مختار کل څوک ته الله مختار کل الله صحیح شو دا عاجزی ذکر کړي کله بل توي وو ملائکی چې دا عباد الله دي دا الله تعالی بندگان دي ښا بندگان دي وجعلوه له او جوړی دا مشرکان الله لره من عباده د بندگانو دا غنا جزءا حصہ پوچ کنا جزءا خدا برخه نفر چې جوړی جزئیت ثابتې من عباده سو کی عبادت فرشتي پوچ په نو عباد دي د الله بندگان دي د الله عبادت کوونکي دي د الله غلامان دي د غندخه کله به د قران کریم نه تداوی چې د فرشتو ذمہواری صدا فرشتي چې کوم دي هغه مختلفي ذمہواری به ذکر کوي براشي یو پکې دار چې واسطي دي په مابین د الله او د رسول کې په مابین د الله او د رسولانو کې دا سدي واسطي دي ښا د واحد راوړو د پاره لکه سوره فاطر دویشتمه په پاره داغي اول آیات وګورئ دا ته وجه فرشتي سدي دا رسولان دي قاصدان دي ښا الحمد لله فاطر السماوات والارض صفاتونه د خدای خاص الله لري پیدا کون کې د اسمانونو دی ول ارض او د زمکو دی جاعل الملائکه پیدا کون کې د ملائکه دی یا جوړون کې د ملائکه دی رسولن قاصدان خوشوي اولی اجنحتن چې خاوندان د وزرو دی متنا د دوو دوو وسلاته د دریو دریو ورو بعد سلور سلورو غلاظ غصه کون کی دی سخت دی شداد سخت دی لا یعصون الله نافرمانی نه کوي د الله ما پاغه سکه امرهم چې اور ته حکم کوي و يفعلون دوی کوي ما هغه کار یؤمرون چې دوی ته امر کول شي معصوم شو لا يعصون الله د الله نافرمانی نه کوي دا معصوم مخلوق ته معصوم مخلوق ته صحیح شو دغه شان ته وای چې فرشتي ګوره په جبر او قهر باندې څه نشي کولای شفاعت نشي کولای ها شفاعت قهری نه تویل اجمالا تفصیل برازي ان شاء الله سوره النجم راو باسي و اجتماع في پارا کې نجم و اجتماع 27 صحیح شو پاره کې راو باسي شپږ اجتماع یا ها ځکه چې الله د چا د مینې نه د محبت نه د مال نه د دولت نه د جاه او د حشمت نه مجبور کیږي نه مجبور کیږي نه ولیکه مجبور چې بیا خو د قدرت صفت سلب شي بیا خو قادر قدیر نه کنه قدیر خو هغه څوک نه چې هغه هغه مجبور شي قادر قدیر هغه نه دغه رنګي کله برته وای ملائک چې کوم دي نو په دوی باندې ابتلاعات راځي ابتلاعات په بندګانو راځي ها ابتلاعات امتحانات یو ابتلاع چې راغلی ول سورته بقره په اول کې څلور دیر شمایات کې وګورئ سورته بقره څلور دیر شمایات کې وګورئ ها سه ابتلاع پر راغلی و ابتلاع پر علی الله ورته وی آدم علی السلام ته سجده کوي وای قلنا یا کفا وقت مونږ ویلی ملائکه ملائکه ته اسجدوا لآدم سجده وکړه آدم علی السلام ته پس سجدو دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه ابا انکار وکړ واستكبر ځان لوی غنو وکان من الکافرین او و دې په خوا د کافرونه دا نو دی کی ابتلا په دی باندې د تیګ دی رااله ور دام ابتلا چې الله تعالی د عبادت وکړه ابتلاات دي دا رنګي کله وای چې ملائک سری دا خو بس فقط حافظان دي لیکل کوي یكتبون صحیح تو کنه لکه سورۃ انفطار کې راځي سورت انفطار او یو لسم آیات ها دیرشم بسی پارا و ان علیکم ان مخوی و ان علیکم لحافظین او یقینا پتا سو زبان دی لحافظین حفاظت کون کې ملائکی دی تاسو سره حافظ حفاظت کون کې ملائک دی نو کار حفاظت شو کرامن کاتبین دتمن دی کاتبین لیکون کې دی لیکل کای نو دا دا کار دی بل برته وای چې بعض دي قبض الارواح کوي دا غزي مواري دلته ذکر کوي قبض الارواح روحونه قبض کوي سوره النساء آیت نمبر 97 نه معلومیږي ها سوره النساء آیت نمبر 97 هغه کسان چې وفات کوي غوی لره ملائکه ظالمی انفسهم پدا په حال کې چې ظلم کوونکي په ځانونو خپل باندې قالو نو ورته فرشتي وای فی ما کنتم پکم صف کې وای تاسو قالو دی ورته وای کنا مستضعفین فی الارض یقینا مجبور او پزما کې قال وغه ورته وای الم تکون ارض الله آیا نو مکر الله واسعه فراخا فتهاجر فیها تاسو جرت کړه پاره کې حجی نو دای کې تو توفاهم الملائکه وفات کې غیر ملائک نو د ملائکو ذمہ واری په کې دغه معلومه شو چې بعضی وختونو کې ملائک سری ملائکو بعض ملائکو ته د ذمہ واری والا ده چې غیر روح نه قبض کوي ښا روح نه قبض کوي دغه رنګ بعض ملائک چې کوم دي نو هغه په دروازو د جهنم باندې تور کوي هغه ولاړی پیراو پیری ها تیشوا لکه سورته زمر سورت زمر رو باسی سلی رشت مسی پارا او داغه 71 نمبر آیات ګوره یو او یایم آیات ها ال تبرت دا وی 71 یو او یا وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا او روان بکړې شي کا خلک چې کافران دي جهنم ته زمرن په داسې حال کې ډلې ډلې وي ها حتا اذا جاءوها کله چې دوی راورسیږي دي جهنم ته نو فتحت ابوابها دروازې ورته په دغه وخت کولا او کړې شي وقال لهم دوی تبا وای خزنتها خزنتها هغه پیرداران د دې پوښوي هغه څوکیداران د جهنم دروغه وته وي علم یاتکم رسول منکم آیا نور اغلی تاسو ته رسولانو ولکه څوک رسول له تنور اغلی څوک مولا له تنور اغلی چې خبره رته کړې وي یتلون علیکم آیات ربکم چې دوستی پتا سبحانه آیاتونه در افساس و ينذرونکم تاسو يرولې وي لقاء یومکم هذا د ملاقات دوره د تاسو نه دادا قالو دی بوی بلا اولی نراغلی نو بیا ولی ولکن ولکن حقت کلمت العذاب علی الكافرین لیکن پورا شوی د کلمه د عذاب په کافر باندې مونږ کو فر کړو مونږ انکار کړو نو مونږ هغه خلکو کیو صحیح شو نو دا شو ورپسې کتا سو ګورئ نو بیا دا بل وسیق الذین اتقوا ربهم ها ها قیل ادخلوا ابواب جهنم ورته به ویل شي داخل شي دروازو جهنم ته خالدین فیها چې همیشه به تاسو په دې کې فبئس مثوى المتکبرین بد ځای د دیره کېدو د متکبرینو دی چې کم خلک ځان لوی ګڼي دا غوي دغه ځای دی وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا دای بل دغه بل ډول او روان بکړی شي کسان چې تقوا دار دي په جنت په دروازو دي ښا اتقوا چې تقوا کړی دا ربهم در خپلنا الجنت جنت ته زمرن په داسې حال کې چې دای بم ډلې ډلې وي ښا دای د ذاکرینو ډله ده خبر ورته دي کنه دای د مجاهدینو ډله ده دا بیا چې په کم ډلې بریک کړی نو هغه بیا په خپل ترتیب کې روان دي پوه شو کنه فدایان ډلې فدایان چې کوم دي نو هغه بیا په خپل ترتیب روان دي حتا تر دې پورې دا جاءوها کله چراشی دیتا دی جنت تو فتحت ابوابها او دی ته بد مخ کنه دروازې دې کولاو کړی شي وی دلته کې وفتحت و وراوړه قبل کې فتحت دی دلته کې الته و نشته دی کې واشتا الته کې څنګه دې اورسې دون دروازه یو دم کولاو شو خوش راځي او دلته مخ کې نه استقبالیه کې دروازې کولاو دي دا کو معذب خلک کې کنه جنتیان دي وقال لهم خزنتها او بوئی تسو فداران د جهنم سلام علیکم سلام دی پتا سبحان طبتم تاسو خوشاله یا طبتم تاسو پاک شوي خا ابن قیم معنا کوي رحمه الله تاسو پاک شوي ځکه چې انسان پاکي کې د سو سرویس دی کو نه وځي ښا او شوي سو ځای کې ستا ګناونه معاف کیږي یو ګناه دې په دنیا کې معاف کیږي پس سره په توبه سره یا په توبه او باسي ګناونه په دې معاف یا په دغه شان استغفار وای پاغي سره معاف کیږي که چرته دا دین نه کینو مصیبتونه در باندې راشي پاغه سره معاف کی کله بیمار شي څه شي که په دغه باندې نشي د ځان قدم سختی در باندې زیاته کی پاغه کې معاف شي که پاغه کې کارونه شنو قبر خوشتره په قبر کې با سو خوري او چې الله دې موږ ساتي صداګان نو هغه کې بل تسبوناونه معاف شي بیا که چرته معاف شي نو نو بیا چې دغه میدان حشر تلار شي نو هغه فزع اکبر ډېر خطرناک ویره د پاغه کې بل تمام شي کاغه نه په کتاب کتاب کې کاغه نه نو بیا وای جهنم ته ورغورځوي چې پاک شي لکه جنت جنت ته پاک سره بږي ګنده سره اگر نشیت لے جنت تا ہاں بعض کارخانے کا اپنے تے مخ تا سروس ڈک جو کڑی خوش ہوئی وای دې کې بغاړې ولام بیا له بدن ناراضي ته شودو موجوده کف نه سي دې ته داسې ځکه چې دا صفا غاړې وته نه کیږي ګنده نه نو ته هم پاک شې زنګونه منګونه به ختم شي نو ته تم تاسو پاک شئ نو فدخلوها داخل شي د جنت ته خالدین په داسې حال کې تاسو باندې چوتې دن کیي په دې جنت کې نو دا شو ها بهر حال دا بل دغه شو د جنت او د جهنم په دروازو یا صورت تحریم کې وخت تیر شو که خیال کې مراغلی علیها ملائکۃ غلاظ شداد په جهنم په دروازو باندې ولاړ دي فرشتي دي ته وای یاره نو در صدقه وکم کنه چې یاره خیر دما سره گزاره وکي وینا غلازن ترشخوی دی شداد ډیر سخت سخت دی چا سره گزاره نه کوي ښا نو هغه به الته کې ولاړین دا د هغه فرشتو په واقعاتو کې غا چې ذکر کوي لته د فرشتو نه د نقلی ذکر کوي دا هغه کې فواید وکړه دا پای کې څه فواید کله به قران کریم تا ته دو دلیل نقلی ذکر کړي خدا اولیاء او سابقین نه به ذکر کړي سابقین اولیاء بیا دا سابقین اولیاء په دوه قسمه دي یو پخوانی اولیاء مؤمنان یو هغه چې زمونږ په پیغمبر ایمان راوړل دي اهلی کتابو کې وو ورسته زمونږ په پیغمبر ایمان راوړل یو هغه دي چې زموږ پیغمبر باندې ایمان نه دراوړ بیا ولی نه دی چې کله پیغمبر په زمانه کې موجود خو پیغمبر د زمانه نه مخکې تیر شوی دی مخکې وفات شوی دی ها یو د پیغمبر په زمانه کې نو هغه کې هغه چې ایمان پر راوړ دی او یو د پیغمبر د زمانه نه مخکې په علی کتابو کې اولیاء تیر شوی دی نو دا غي نه مرګ کړ دلیل نقلی پیش کړي ها کم چې د پیغمبر په زمانه کې دا غي نه چې پیش کړي لکه مثال وګورئ سوره بقره دلیل نقلی پیش کړي په سبان دی په حقانیت د قران باندې سورته بقره 121 آیات وګورئ یو سل یوشتم آیات پیدا مو الذين اتيناهم الكتاب الذين كسان آتيناهم الكتاب چې ورکړې دې مونږ هغه ته کتاب یتلونه لولی دا قران حق یتلونه چې لولی خپل کتاب حق تلاوته په حق تل حق تلاوت داغي حق تلاوت سره په معنا مقصد پار دي ځان کوی په اوامر او عمل کې د نواهی نه ځان ساتي د آیاتونو د خوف نه یریږي د آیاتونو په بشارت باندې خوشاله په بیا د بشارت په آیاتونو خوشاليږي دغه دی اولایک دا کسان چې دی یؤمنون به دوی ایمان راوړي په دې قران باندې قران منی او وې دام دا هغه په خوانه کتاب کې سم لوست لري هغه وې و دام بالکل د الله کتاب دی دا الله ولی دې کنه دی و من یکفر به هغه څوک چې انکار وکړي د قران نه کفر پیوږي په اولایک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي تاسو لیدو نو په هغه کې هغه پخوانی کتاب سو دا هغه پخوانی کتاب لستون کې هغه اولیاء دا غي نه دلیل نقلی پیش کوي ولکه چا وی قران د قران د څنګه ومنم ام دا نور مولیان اپا قانو مولیانو کې وای سم مولیان وګوره سم علما چې کوم دي سم اولیاء چې کوم دي هغه وګوره هغه دا قران مني چې هغه قران هغه کتاب سم لسته او هغه کتاب دا مني عبد الله ابن سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه مخ يهودي عالم لو حبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولید ودا ټنډه چې دا پیدار دروژن سړی نه دا پوښوي ایمان یې راوړو چې ایمان یې راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله دګ دې يهود وفد روانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله زما اړخته شمه تبا اول د دینه پښتنه وکي چې دا سړی ستاسو کې څنګه سړی دی عبد الله ابن سلام نو هغه په دوی کې ټول نه خو حق پرستا دیندار جید عالم نو چې راغی نو رسول الله صم تاسو ته عبد الله ابن سلام پتا څه څنګه سړی دی وی سیدنا ابن سیدنا زمونږ د سردار دی په مونږ کې زمونږ د په مونږ کې د سردار زوی دی یعنی ډیر نیک کړي دی او ډیر دیندار کړي دار دار هغه چې کله رسول الله سلام وی که هغه دغه کې گوايو کې چې الله رسول هغه ته ویلو عبد الله بن سلام چې يهود ډیر کینه ګرځي دا غوړ سره بیا اول نه په تهمت لګی چې کوشي چې زما نه مانی یا د زړه ډایرکټ تهمت لګی چې ځان ته پوښښ وکړ نو هغه راغی چې رسول الله کاغل ما ومني وی سوال نه پیدا کیږي چې غتا ومني دیخه عبد الله بن سلام ته आवाज وکړا شو ته سوای هغه وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبدک واشهد ان محمدن عبدک ورسول اشهد انک رسول الله ته دا الله رسول دا گواہی کوم چې دا خبره وکړه دوی وی شرنا و ابن پوښوي دا په مونږ کې بدترین سړی دی او په مونږ کې بدترین سړی دی فورا دا خبره وکړه هغه مرته وینا چې دا ځان خلک چې د مخ کې نه دخل را یو د اقرار وکړ کنه یو د اقرار کې دام کافی ده نو دا چې خلک الله تعالی چې کوم دی کله به تور دلیل نقلی ذکر کی دا رنګ په صورت بقره کې 146 تو ګور یو سل شپږ سل وختم آیات ها کله قران کریم دلیل نقلی ذکر کوي کنه ما تاسو ته وی به تور دلیل نقلی داخله ذکر کوي دا د تحویل د قبله د پاره قبله بدل شو کنه بیت المقدس له بیت المقدس نه الله یک کعبه ته مخ چې کعبه ته مخ کړو شور شروع شو چې شور شروع شوی دا کوم نه مني الله وی ولې نه مني الذين اتيناهم الكتاب کسان چې موږ وایي ته کتاب ورکړل دي يعرفونه في جندا تحويل د قبله په خپل کتاب کې دا اوریدل قبله ته دی کعبه ته دا په خپل کتاب کې غیته معلوم دي کما یعرفون ابناءهم لک سرنګ ته پیجنې دامن خپل وان فريقا منهم او یقینا یوډل د دوی نه یکتمون الحق خامخا پټي حق وهم يعلمون او حال دا چې دوی خپويږي ته دا خو حق دی هغه حق خبره دی بلې ډلې پټه کړې ده دوی دا حق پرست علماونه پښتنو کې چل تشته کې نشته هغه دی ورته کوي چې بالکل سره دا و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با مخکی بیا قبله ته دا ته کعبه ته کعبه ته مخکی دا په الته کې موجود نو کله به دلیل نقلی په دې طرز باندې پټي هغه به تا ته راوړي آتیناهم الكتاب سره به راوړي ښا ګوره قران کریم کې به درې قسمه دغه راځي آتیناهم الكتاب اوتو الكتاب اوتو نصیبا من الكتاب علی کتابو کې به درې قسمه علما ذکر راځي آتیناهم الكتاب سری دا په مقام د مدح کې راځي په مقام د څه کې راځي مدح او د صفات کې راځي چې هغه خو علما چې نو هغه تعالی آتیناهم الكتاب وي ښا اوت الكتاب هغه علما او توای چې هغه سدي هغه بدترین علما دي بیکار علما سودي نو الله وی هغه ته کتاب علم ورکړی شوی دی چا ور کړل الله ور کړل خو الله ځان ته نسبت د دی وجه نه کوي چې لری کدا دی کا پوه شو کنه دریم نمبر اوتو نصیبا من الكتاب دام په مقام د زم کې ذکر کیږي هغه دی چې نیم مولیان دي یو برخه د علم متور کړی شوی دا نیم مولیان دي خدای خپل غټ علماء په حق او باطل دواړو کې رانیولي چې دا نه زبد پس روانه ما که هر څنګه کې دې ما ته خوای کې بدلې کړو قران سره متضاد خبره او کدا خبره هغه ته بیا سوې قران کریم نصیب اوتو نصیب من الكتاب وته یو برخه د کتاب یو ټوکړه وته ورکړل شوی دا دا مولا ګوټه دا دومره وران شوی دی الله وی خو شوی هغه ځای کې داسې یاد ها دا بر از ان شاء الله تعالی بیا که خیر خجی اوس بعض صفات دغه رنگ د دې اهل حق ذکر کوي لکه د دې مؤمنانو اولیاء 113 114 115 د سورته ال عمران راو باسي سورته ال عمران څلورمه سپاره من اهل الكتاب الى اهل کتاب د کتاب کتابیانو نا امه یو ډله د قائمه چې هغه قائمه ده ها د یتلون آیات الله تلولی آیات نه الله تعالی نه الليل په وختونو د شپې کې د شپې په وخت کې الله تعالی عبادت کوي وهم یسجدون او حال دار چې دوی سجده کوي یؤمنون بالله ایمان راوړي په الله باندې او یوم الاخر په ورځ وروسته نه باندې ويأمرون بالمعروف او امر کوي په نیکو باندې وین هو نان المنکر یو منا کوي خلق د بدونا و یسارعون فی الخيرات او تیزی کوي په نیکو کې و اولایک من الصالحین او دا کسان نیکان دي و ما یفعلوا من خیر نه وغه دوی کوي صدقه خیر کار او مال خرج کوي د الله په لار کې فلن یکفروه فلن یکفروه نو هغه بر دوی نشي رد کولای پوښوي قبل اول بشي تر ناشکری به نه کول یعنی قبل اول بشي رد کول به نشي والله علیم بالمتقین الله تعالی په دې په متقینانو باندې نو دا سری دا ګور دا د علی کتاب خلقو ښا او مؤمنان شوی دي ایمان راوړل دي خلق دي دویم قسم خلقو هغه دي چې زمونږ په پیغمبر په ایمان نه راوړل دیو جن چې هغه زمانه ته نه پاتې شوی خو په خپل زمانه د علی کتاب کې خلق تیر شوی اولیاء دي ښا اولیاء دي یاد کا پاغه وخت کې امرات او عمران چې اوې خدای د عمران علی السلام رب ای رب زما انی نظرت لک یا الله ز نظر کو مستاد پارا ما هغه بچی فی بطنی چې په خېټه زما کې محررن په داسې حال کې چې آزاد به د کارونو د دنیا نه خدمت د بیت المقدس ته فتقبل منی نو الله زمانه قبول کی انک انت السمیع العلیم یقینا تاوریدون کې دعاګانو او العلیم فعلیم فنیتونو باندې نیتونو ته معلوم دی الله نه نو دا ته دی وګوره دا د دې دا زنانه چې ودا دغه وکنه د الله تعالی ولی وکنه دا الله دوست وا د فسکه په سابقه اهلی کتاب کې ها دا غي نه ته دلیل پیش کې چې ولک نذرون غیر الله لممنا اولیاء او ټول مر نذرون چاله منلې دي الله لې منلې دي ها نو دلیل فرد شرک النذور کې څه ذکر کړو دا یو دغه ولی دغه دغه رنګ د اولیاء یو بل ډله ساحران د فرعون څوک دي ساحران د فرعون ها د فرعون جادوګرو ورته ایمان راوړ کنه نو هغه نه ته دلیل پیش کوي ښا سوره اعراف راوباسي یو سل شلم به تور دلیل نقلی تراوی چې اولیاء د الله بل چا په سجده نه کوي بل څوک نه مني ښا بل څوک نه مني سوره اعراف 120 راوباسي اعلان وکړ والقي السحرة ساجدين والقي السحرة وغرزول شو مطلب پری وتل خو دومره داسې صيغه مجبور ذکر اولا چې داسې حالت چې مطلب دی مجبور شي چې الله دې دوی دغه داسې حالت کراغی والقي السحرة او پری وتل ساحران ساجدين سجده کوونکی قالو نو دی وی آمنا مونږ ایمان راوړل دی رب العالمین پر رب د مخلوق باندې پر رب د مخلوق مو ایمان راوړل دی الله تعالی نو فرعون کې دې شی وای کنا چې رب العالمین خو ځان ته ایمان ربکم الاعلى ما وی دی نو پسې فورا نو رب موسی رب د موسی علی السلام ګره تا نه یادو دا څنګه دا خیال دراشي تا نه یادو فرعون وی چې موسی علی السلام په دما کور کې راغلی شوی دی او قسم تدیم را به تربیت نه لکړی دی ها نو پسې فورن وی وهارون او هارون علی السلام د هارون علی السلام رب هارون علی السلام کې تربیت په بیان نه کړی پوه شئ هغه حقيقي رب یادو چې الله تعالی دی پوه شئ فرعون کې داسې جواب ورکړو اولیاء د الله سجده چاته کوي یو الله تعالی ته کوي ها یو الله تعالی ته کوي ایمان بالاخره کې هم د دوی دلیل را نقل کوي 125 ها ها قال فرعون فرعون ورته وی امنتم به ایمان راوړ تاسو په د باندې په موسی علی السلام قبل ان اذن لكم مخکې دا غنه چې ما تاسو ته اجازه کړې اې د تواغیت کار دی وای په دین بم عمل الکه ته دی رته پاس کړ خبر اورته دی کنه چې ما بل نه منظور کړه څنګه به قانون دغه نافذ دي شریعت نافذ دي پوه شئ دلته کې دوی چې ما بل نه پاس کړو تاسو په موسی علی السلام ایمان راوړو راوړې به مو پیلا راوړې به مو پیلا ګوره دا رات نه کوي راوړې به مو پیلا خو چې ما راته اجازه کړې ما نه پاس کړې به او تاسو را پاسې وای چې مطلب دا چې موسی علی السلام پیغمبر دی دا کار نه کیږي دا په بل باندې ایمان په بل باندې شریعت نه پیدا لکه ته په بل باندې شریعت منع کې دوا کتی بل معنی او کې نه معنی د شریعت د شریعت د الله قانون دې منع پوه شو کنه کندې چې عمل کوله وخت منی خو لیکن دا خبره چې دی منم دا خو دغه کار دی د هرقل کار دی هرقلم بل پیش کړو هرقلم قوم را وختو پارلیمنت کې کینو ویره ما ته خطر غلې دي تاسو سوای کوشوي که په ځبانې دې ایمان راوړم کوشوي نو کامیاب بشو کرامو نو نو ګورې دې زما راځي دغه حدیث کې راځي په خاص وخت ته تحمر الوحی منډې کړ دروازو طرف ته وجدوها مغلقه ا دروازې باندې خبر ورته دي چې باندې دروازې ولي دلې تعالی وي خلک بیا واپس شو هرقل ورته راځي راځي ما دې تاسو جوړه کړ ما دې تاسو دغه کوي کې نه کوي خبر ورته دي بس دا تاسو سره مانم ځکه قانون تاسو بل پاس کو نو ته بلم پاس کو تاسو کوم هغه ولید ابن معیره ورې کړه په سوچ کوم نو دې لک قلم دا قران قلم ته قران تلی ته شریعت تلی الله وی فقتل کیف قدر دې دې حالات چې دې تباشي څنګه د اندازې لګولې ثم قتل بیا له پد لعنت دې تباشي کیف قدر څنګه د اندازې لګولې خوشوي ثم نظر بیا داسې نظر وکړو خوشوي چې اوسه منظور کو منظور نه کو نو بلی فعل کو ثم عبس بیا دا تندې را گونجې کو داسې گونجې و بصرا نو سمې پسې را گونجې کو بیخی د ځان دې موګې ته جوړ کو نو وعد برا بیا شاکر واستكبر بیا ځان لوی غنو فقال بیا وین هذا الا سحر یؤثر دا خو سحر د دې په ترجیح او غوړه کړه شوی دی نو دا سو دا دا کار دا غوخه دا کار دا غو چې د بل په شکل باندې قران هغه دا کوا تعالی او بیا نه منظور کوا ویرا ما مسترف کو پوه شو کنه دا مسترف کو نعوذ بالله من دا غو کار د چاو دا د بنی اسرائیلو بنی اسرائیل ته پیغمبر خبر راوړه وی چې بس په دې عمل وکړي دوی ته بل شکل جوړ کوي ما لونها ما هيا خو څه کنه دا دا اعتراض دا دا وی کارو دا کار چې کوم د بنی اسرائیل او چې پیغمبر ته دغه را لګلو وفد را لګلو وی ورشي قانون ته والی خو په کم شرط به اخلي په کم شرط چې تاسو اساسي قانون سره کم از کم مطابق پوه شو کنه اساسي قانون سره کا مطابق نو نو بیا رد کړي څنګه ورته وی یقولون دی وای ان اوتیتم هذا کتا ست در کولې شو دا فخذوه وای خلی و ان لم توتوه او کدا کم اساسي قانون دې دې مطابق نو فاحذروا او یریږي چې ځان ته بچ کړي می اخلي چې رسول الله حکم چې کوم دنه هغه د خپل رائے سره برابر او خپل رائے سره دویم دغه طریقې کار دی د بنظیر په اول دور کې چې کله یو بل پیش کړی شو او په هغه کې دومره ډیر دلایل چې د خزه حکمرانی په اسلام کې نشته دا د اول دور خبره وه چې دا بل پیش نو بل په دیو د مسترد شو وی دا د اساسی قانون د آئین پاکستان د بنیادی حقوق سره متصادم دی بنیادی حقوق کې راځي چې خزه او سره یو برابر دي پوه شو کنه چې سړی حکمرانی کول شي خدم کول شي لہذا دی بل باندې به بحث هم نکي په دې بل به بحث هم نکي چې مشترک شو بیا موږ باندې مسلط او کنه مسلط خبر ورته دې ناروا خدا وګوره پوه شو عربي علماو کې هغه زمانہ کې یو بحث شو بحث دی باندې وشو چې را په خدا خدا په تاریخ او په خدا حکمرانی په اسلام کې شته او کې نشته پاکستان کې خدا حکمران راغلي اسلامي دنیا را څنګه چلې یو مولا په کال تک عربو کې خاصه د غټ عالم هغه زمانہ کې هغه بیا چې کمل کې سړی نه خدای په کولی شي کوماري هغه به کولی نو دا خبره ده چې قالو نو دا دغه یو پرو دوی قبل ان اذن لكم مخکې دا غینه چې تاسو ته اجازه درکم زما د اجازه نه بغیر با سکار نه کوي ان هذا لمکرن یقینا دا یو مکر دی مکر هغه فریب چې خلک په شریک جوړ کړي نو موږ ځکه پښتو کې ته معنی کو جرګه خو څه کنه ان هاذا لمکر یقینا دا یو جرګه لا مکر تموه په مدینه کې تاسو جرګه کړی او پټه پخار کې لتخرجوا منها اهلها نور زکار منه دی اتحاد جوړوي او خلک د دې کلی نه وباسي د قومي انقلاب د عوامي انقلاب را پاسول لپاره بدل لري اختیاري لتخرجوا منها اهلها نه څوک د چانه ملک اخلي ته قران ته وګوره کوی شو کنه دا ډیر خلک کوئی موږ د ملک په دفاع کې نه چې د ملک ته پکې ملک مثال کې تور پر د ملک په دفاع کې د امریکای سره اتحاد وکړو د څه په دفاع کې د ملک د ملک په دفاع کې چې د امریکای سره دا خدانه خدا خوره چانه وړه خوره خدرنه چانه وړه خو دومره خبره و چې ملک ته غیر راغله د قانون د کوپر شوی امریکای افغانستان نه خبره وړي دا غره ته وړي نه دی وړي قانون به د کوپر شوی دغه شانت مطلب دا لته ته به کوپر په سب کې درې درې وي ها د مسلمان خلاف په جنگ دی هغه کار پتا وکړو نو چې هغه دی وکړو نو د ملک د فاراله د ملک د نظریاتو دفاع نه کیږي نو د ملک د ځمکه خو څوک چانه نور دي تانه وتختی او نه څوک داسې کوي چې کل په کل خلقو باطل علاقینا دا یو عوامي انقلاب دا د حرامیانو خلکو کاری چې هغه د داسې موقع کې وای دا موږ د دې خپل خور نه وباسي چرته دی وباسي صرف مسله بد دا عوامي انقلاب تر پاتې دا طریقې کار دی ښا او دا انقلاب تر پاتې مذهبي نو هغه بیا د فرعون بل طریقې کار دی فرعون چې مذهبي انقلاب را پاتې نو بیا سوي وای انی خاف یبدل دینکم مذهبي خلکو ته ویل کا خدای مبارک کا دین دله بدلی دا د اسلام دشمنان دي پوښ کنا دا خدا رنگ چې دغه را پاسي هغه پارلیمنت والا سیاسي خلک را پاسې نو هغه ته سوي هغه ته وای چې والا کړه دوی څه کار دی ان ها ځان لساخرانی څنګه دی هغه چې وای دې دای دواړه غواړي چې حکومت واخلي دې دواړه غواړي چې حکومت واخلي نو ار جانب کې به یو دغه کوي ان هذا لمکر مکرتم فی المدینه لتخرجوا من اهلها فسوف تعلمون اذا تاسو به پوه شئ څه چل به وکړه که تاسو خلاص اخلاص تر رکیرا ولو قطع عنا ایدیکم خامخاز ول قطکم لاس نو تاسو وار درکم فی تاسو من خلاف عدل بدل خلاص د تخفا د درنه کټ کوم یا به الټا ثم لو صلیبنکم بیا هم پسولې باندې راوځړم پانسین کوم اجمعین طول دا خبره چوکړي ساحران وګوره لس بجې ایمان راوړل ها او لس نیمه بجې وسره دا خبره وکړه دم کوي درکې ورته چې ورکړي هغه دا په پوخ ایمان هغه ته قالو زمړه هو شو قال وغه توي تور لتیرا لاس د اخلاص ان الى ربنا منقلبون یقینا من خپل رب ته واپس کیدونکیو پوښي وما تنقم منا او ته بد نه غني زمونږ نه الا ان مگر دا خبر آمنا چې موږ ایمان راوړل بیا ته ربنا پایات موږ رب زمونږ باندې لما جاءتنا هر کله چې دا ایتونه موږ ترارل نو ربنا ای رب زمونږ اوس ها اوس دا عقل راځي پانسي کې وړاندې کړ چې وړاندې کړ نو دعا کوي ربنا اے رب زمونږه افرغ علينا صبرا یا الله را اوره په مونږ باندې صبر وتوفنا مسلمین او الله مونږه وفات کې پدا ته حال کې چې مونږه مسلمانان یو منقادین تابعدار استاد قانون الله مونږه داسې حالت کې وفات کې بلدا دغه وکړه تاسو به پوه شئ نو دا دلیل راوړو چې دا ته کلاک شره دا غونتی ساحرانو غونتی او الله قصیده کو غیر الله تعالی کله دلیل نقلی پیش کړي د اصحاب کهف نه دام د پخوانو اولیاء کې راځي زمونږ د امت اولیاء نه دي د پخوانو امتونو اولیاء دي دا غي حالت دا غي باره کې د نصارا او عقیده او چې د حق خلق نو چې حق خلق دا غي هم نه کنه ظالما بیا ولې ته شرک کې عیسی علی السلام د الله سره شریکه احبار او رهبان د الله سره شریکه دا ولې شریکوي میله شروع وا دا ورځ وا خو څه کنه میله وا په میله کې وروره دا خلک خو میله د دغه وخه میله د مذهبي میله وا خلک لګیا او د بوتانو عبادت کوي څه کوي د بادشاہ او دا دا پینځ شپږ کسان یا څه اړخ تناست چې ناشتي چاویل لکه دی ولې نه کوي دا کار دی په سره لره کولې تاسو ناراضه وینا مړ ولی وی داغه د موږ خدا نه من دا خو شرک دی او شرک دی اله بادشاہ پولیس ایف آی آر کټ دی ایف آی آر کټ سورا شه گرفتار کړی بادشاہ ته پیښ شو بادشاہ ته پیښ شو بادشاہ ته څه خبره کوي د ځان اړیر مالدار خلکو دامن نو د ځان کمزوري وره خلاص اړیر بهادران نو ذکر وستو الترازی ول یتلطف چې غدغان راوتلم غریبانو یو بل سمې کوي په قلار قلار باندې ورته ولا يشعرن بكم احد چاته پته ونه لګي نو وو د زړه کمزوري خلک خو الله وای چې دی وخت کم بهادری دی وکړه دا نو ولا ما ولا پګړه را بترا اوسته ما ځل کلک کړو والله وربتنا علی قلوبهم او کلک کلکوال را اوسته مونږ په زړونو دوی باندې اذ قامو چې کله دوی ودریدل په دربار د بادشاہ کې نو بادشاہ ته پوس کوي وای مر ربکم تاسو رب څوک ته چلکا نه ما مانی نه بیان مانی دا معبودان باطلا اصنام بوتان نو دوی وی ربنا رب السماوات والارض رب زمونږه رب د اسمانونو د زمکو دی دای هغه اعلان شو اول شجاعت شو دای اعلان شو اوس رد شرک په دعا کوي هغه ته وی نه تاسو د الله نه بغیر بالکل بل چاته आवाज نه کوي وی کوي کنه دوی وته وی لن ندعو من دونه الها هرگز به موږ بل چاته بل چا نه مدد نه غواړو د بل خدای نه هغه وی دا صحیح شو وی کوم او وخت څه نقصان کیږي خدای هم غرق کړه دغه شروع وسکه نه مذاکرات شروع شو خو دا دوره مثلا نه دا تاسو ته غټه کی ته جوړه کړی دا دا وړه مسله دا دلته په دې خار کې نور تاسو مشران شته دی هغه دا کسی نه کوي تاسو کیسه شروع کړی دا خو دومره لګ ډیر سبا مونږه مانو تاسو مانو دا خبره کوله دی وی لقد قلنا اذا شتتا کوم دا خبره وکړه کوم د غیر الله نه مدد غوښتو بل څوک مشرک کړه الله سره دغه وخت به مونږ کړی وینا د حد نتیرا د حد نتیرا وینا به نه کو خا هغه وته وی نه نه تاسو خپويږي چې افلانې مولي څخه خپويږي خبر ورته دي څنګه وی دا وګرستا څخه قوم کې دومره غټ غټ خلک دي او دا دغه کوي نو دغه دلیل دلنه کافي چې دې قوم دې خلکو ته وګوري پوه شو کنه دلیل د آبا او تکي چې پیش کړو دوی را پاتې قوم ناشته وای ها اولای قومنا دا زمونږ قوم دی اتخذوا من دونه الها جوړ کړی دي د الله نه بغیر نور خدایان لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولې دوی نه راوړي واضح دلیل دوی دی واضح دلیل پیش کړی په دې شرط باندې دای په دلیل کې نه منو دای به هم د دلیل تابع خبر اورته دي دای به هم دلیل راوړي پیش کوي بره د دغه نه څنګه دلیل شو ها هغه وته وی نه نو دوی دا خبره کوي خو په دلیل به کوي کنه خو په دلیل به کوي کنه دوی ته نه صریح النصوص سره خلاف کا صریح النصوص سره چې خلاف یا خبره دروغجن نه دا به اسف الله دروغ تړي په نصوص کې په تورات کې په انجیل کې چراغلي دي رد راغلي دي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا نو څوک ډیر لوی ظالم دا غچانه چې په الله باندې دروغ تړي نو هغه ته وی ښا بادشاہ دم کی مم کی ورکړه چې ورکړه وی بس تاسو د یو دوه درې ورځې پریک دی بیا به سره ګورو ک بیا نو سم شي بیا وجره دوی چې لاړل نو ستل یو کو دوی وی لکه دی خار کې اوسېدل سری دا نه دی پکار خو چې کنه دا هم د خپل ځان تابع کوي و اذ اعتزلتموهم روان شو چې روان شو لاړل د علاقې نه وته چې وته چا وکم ځای ته بزو نو یو پکې ویل هغه ځای کې ما یو غار لیدل د ما بغړې سرولې ډېر زبردست دی هغه ته ځو وای زیا تزلتموهم کله چې تاسو جدا شوئ د دې مشرکانو نه و ما دا د دوی د خدایانو نه یعبدون چې عبادت کوي دوی الا الله غیر د الله نه الله نه جدا کیږي نو فاو الى الكهف زیغه غار تلار شي نو دا ګورا دلیل نقلی شو په شجاعت کې په تبلیغ په دعوت کې دلیل نقلی شو پر ربوبیت د الله کی چې مطلب شریک شرک فی ربوبیت ناروا دی دلیل نقلی شو پر رد شرک فی دعا باندې دلیل نقلی شو پچا باندې په دغه باندې په رد دلیل اتخاذ الابا باندې چې پلاران په دلیل کې پیش کې کدی باندې رد دغه شو دلیل نقلی شو دلیل نقلی شو په هجرت باندې والکا ستبدی هجرت بکې بیا خاطه پوښتې چې په دې علاقې کې ما څوک نه پری دي دین را لنه پری دي نو هجرت کې وکا چې دا هجرت شنو بیا په نن لسم آیات کې تاسو وګورئ ښا بیا د دوی دا واقع دلیل نقلی ګرځي په نفي د علم غیب باندې علم غیب مو سره نشته لري وکذالک او تصرف نشته لري من پاسول یو مونږ بده کړو وکذالک فبعثناهم دارنګ مونږ دوی را پاسول لې تساءلوا بینهم د لپاره چې پښتنو کې خپل میانس کې نو قال قائل منهم او یو وین کې دوینا کم لبستم سمره وخت تاسو تیر ک په خوب کې قالو دوی لبسنا یوما او بعد یوم او دوی وخت تیر کړل مونږ یو ورځ یا بعد ورځ یا پورا ورځ یا د ورځ سیتا خوش قالو دی ربکم اقرار کوي چې نه نه نه یو بل ته چوکټل بریتونه خلی باندې راوړي دي دي نکونه د هره ته کم د کم د ترسي دي دي او دی حالت ته وګوره دا څنګه یو ورځ ده یو ورځ نشي کېږي پوښوي پوه شو چې قصه خو ته بدل ده خو مونږ ته پټه نه لګي نو بس وی وی ربکم اعلم بما لبستم الله خپو له پاغه باندې تاسو وخت تیر کړی دی ها فبعثوا احدکم نو اولی گئیو تن بی ورقکم هذه په پیسو خپل سره پر روپو خپل سره چې دالی ال مدینه ته خار تا فلینظر نګوری دی ایها اسکا طعامن چې کم یو پاک دی حلال دی په اعتبار د خوراک سره کم یو پاک او حلال خوراک تیاری غن راوړي فلیاتکم برزق منه نورا دی وړي تاسو ته رزق داغنا ولیتلطف پس دا غستو کې دی نرمي کوي نرمي دی کوي لاندې ته نه جوړي معلوم بشي ګورخه پته به ولګي نرمي کا وچا ته دا مو چې نه ماره په لاس راکې هغه چې په شل دی دوه چې په لاس لاندې کې معلوم چې چلکه تیسو پوښ نه نو دا کار مکه وای ولی تلطف پټواله کوي پټ پټ دغه ولا یشعرن بكم احد او خبر دې نه کی دې پتا سبحان هیڅ سو کو دا کني چې چاته پته ولګي امونګه معلوم کې پچا باندې صحیح شو نو دا د دوی هغه دغه حالت ذکر کو کله بر ته ذکر کوي په دلیل نقلی کې واقعا ذل قرنین ذکر کوي اچھا ذل قرنین ذل قرنین د اولیاء نه دی نبوت کې اختلاف دی او شک دی ذوالقرنین ته چې کوم ده سوکو سوکو بهر حال په سایرس او خسرو د ایران او ډېر لوی ولی سره او په هغه زمانہ کې روان شو سفرونه شروع کړل نو هغه سفرونه په اتباع سببا تابع دلارو حتا تر دې پورې دا بلغه دا بلغه مار بشم دې دا تر دې قال اما من ظلم دې دا تر آیت نمبر 87 تر دې بیا وخت کم دې بیا دور نه ویل کیږي قال اما من ظلم نو چې ذل قرنین الته مغرب ته ورسېدو نو په مغرب کې دا اعلان وکړو ها وی اما من ظلم سو کې ظلم وکي فسوف نعذبه ماته خیا خافسو فنو عذبه نو دلته موږ هغه سزا ورکو ثم يرد بیا واپس بشي الى ربه رب فلت فيعذبه عذابا نكرا نو عذاب بورتي عذاب هغه عذاب ناشنا خبر اب آسان آسان کار بھئی آسان دغه بھئی یا با اخ خبر بھئی بہر حال دا تی بیا راش رستو نو دا وګورا دا کار یو کړو دا امر بالمعروف نهی منکر کمیټی تشکیل کړه لاندې پس راشه 95 آیات کو وګور 95 آیات شمالی بهان می وګور تریان می نو تریان می نو پته تریان می موکته تریان می ته ذل قرنین راغې ذوالقرنین الته کې راغې حتی اله شمالي طرف ته لاړو ښا مغربي سفر یو کړو بیا مشرقي سفر وکړو بیا شمال طرف ته سفر شروع کړو شمال شمال طرف ته راغې الته کې یو قوم ولیدو حتی تر دې پورې را بلغه بین السدین چې کله را ورسېدو میان د دوو جبلین بمیان د دوو غرونو ته پوه شئ دو بندونو تا وجد من دونهما قوما نوی مونتو داغین دی طرف تا قومو داغین دی خواته یو قومو لا یکادون یفقهون قولا چې نږدې نو چې هغه په خبره پوه شوی وي هغه داسې یو جواب چې نی ذل قرنین په جواب پوی دا نه هغه په جواب پوی دا به چینیان دي ته خیر هغه ورته وی چاندې باندې مرا کوي قال ما مکنني فيه ربي خير هغه چې ما ته طاقت را کړې پای کې رب زما ډېر بهتر دی فاعينوني بقوت نو مدد کوي زما په قوت سره قوت سره زما مدد کوي مطلب دا دی چې افاد را کوي افراد او چې نور مال مرا کوي مال ته ضرورت نشته دی اجعل بينكم وبينهم ردما نو جوړ به کوم په میان تاسو په میان د دوی کې ردمن مضبوط باندو مضبوط دیوال چې کوم دغه برکت جوړ کوم ښا آتونی زبر الحدید کیا پسې جوړ کو بهر حال دا قصه کې څه مقصد دی اولیاء الله چې دی امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي او صد المفاسد مفاسد ته څه کوي مفاسد ته لار باندې دا فساد کوونکو یاجوج ماجوج لارې ته باندې کړه دا ته به تور دلیل نقلی پیش کړي کله به توري دلیل نقلی چې کوم دی نو لقمان علی السلام پیش کوي خو مارته وی د پیغمبري کې شک دی صحیح شو کنه داغه د توحید پیش کوي لکه سورته لقمان راوړو یو اشتمه سپاره کې دولسم آیات ها ولقد اتینا لقمان الحکمت او یقینا ورکړو لقمان علی السلام ته حکمت کوی د دین ان شکر لله دا مرته یو شکر ادا کړه الله و من یشکر عفو چې شکر ادا کړه الله پاین نما شکر النفس نو یقینا دې شکر ادا کړي د پاره د غټه د خپل ځان و من کفر سو چې نا شکر یو فین الله غنی نو یقینا الله تعالی به حاجت ده حمید استایل شوی په خپل صفاتو کې بل چا استاینه شکرې ته ضرورت نه لري و اذ قال لقمان یاد کفا وخت چې لقمان علیه السلام لابنه زوی خپلتا ها اوس ګوره ها دا د دعوت ته ها یا ولی دې کنه د اولیاء دا دعوت وی یا بنیا ای بچوړیا لا تشرک بالله شرک مکه ولا الله سره ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک کوم دې دا دې لوی ظلم دې دا ترجو ها دغه رنگ وسرا د احسان ترزو و وصینا الانسان او پوخ امر کړی د موږ انسان ته بوالدی په بار د مور او پلار د دکی حملته امه وهنا د احسان امر مو تکړه دی حملته امه خاص کر مور مبارک ولی ځکه پورته کړو د لره مور د وهنا په کمزوري باندې علا وهن تر د بل کمزوري نه وفصاله فی عامین او جدا کول د پیل دنه په دوو کالو کې انشکر لی چې ته شکر ادا کړه ما والی والدای او د مور او پلار خپل الی المسیر ما ته واپس ګرځیدل دي و ان جاهداک او کلام او پلار پتا باندې کوشش کوي علا ان په دې خبر باندې تشریک بي چې ته ما سره څوک شریک جوړ کې ما هغه څوک لای صدا کوي علم چې نه تا سره په شرک داغي باندې دلیل فلا تطعهما د دې مور او پلار تابعداري مکوا وصاحبهما فی الدنیا معروفا او مل دغه کوا معاشرت کول دې مور او پلار سره په دنیا کې په خې طریقې سره اگر چې کافری دا شرشم دانه خو دی داغه نه بیا یو بل شی نه ری دی ها جدل جدن کچر توی دانه د جدن پتاکون فی صخرتن داوی بیا په یو تیګه کې پکانی کې او په سماوات یا په اسمانونو کې او په الارض یا پسما کې یاتی به الله نو الله به ګور راولی دا مو آیا چې دا سزا کې ګناه کوم چې الله ته پتن لګي ان الله لطیف یقینا الله تعالی لطیف دے پخپل باندې باریک بین دے باریک دنو لیدې نشي ها او پټ دی خبير نو خبردار دی خلق ورې ویني الله نه جدي دی خلق خلق ویني په آخرت کې بیا دی دا وته وی دا د اولیاء دعوت دی دغه رنگ ورته دغه خید اعمال طریقه او تخیخه یا بنیا قم الصلات د اعمال دعوت دی ای بچیا پابندی د موس کوا و امر بالمعروف امر بالمعروف کوا و نهی عن المنکر نهی عن المنکر کوا واصبر علی ما صابک او صبر کوا پاغه سبانه چې تا ترتیږي تا ته ضرورت کیږي په دې لار په د امر بالمعروف نهي عن منکر کې ان ذلک من من عزم الامور یقینا دا د پخو کارون نه دی بل وت اخلاق کوي خبرچی تا اولیاء داسې اخلاق کولی دي ولا تصعر خدك للناس او ماړه مخ خپل د خلقنا اے خلک د سره خبره کوي سوا یا سیدا بالکل ټیک ده مخ دی خواړو لري دا کار مکوا دا بد اخلاقی ده ولا تم چې فل ارض مرحا او مگر د پزمکه کې پز مرحن په تکبر سره دا بل اخلاق زکا پوه شئ شاه منصور بابا باوی الله دې وبخي ولا تم چې فل ارض مرحا مگر د فزما کی چینواز پوه شئ کنه دا سه مگر د ستدان دا کې دا سه غټ سره ان الله لا يحب كل مختال فخور یقینا الله تعالی نه خوښي کل مختال هر مختال د ځان دا معجب سره سره ته پښتو کې څه وایي ها متکبره فخور او مختال خیال ورته دان ته ډیر خیال کنه او فخور اندوزن پښتو کې ته موږ دوزن وایي ډیر دوزي ولي کنه ما بیا نور کې دا چلو کا وغلا کې مې دا چلو کا دا دوزن پوه سورۃ یاسین راوړوي آیت نمبر 21 ښا دا غنه برکت دلیل پیش کی چوغور اولیاء داسې خلک ښا دوستان د الله دای وجاء رجل من اقصى المدینه یس داسې وجاء من اقصى المدینه یو اجتماع کو ګور یو اجتماع وجاء من اقصى المدینه او راغ دا غلر طرف تقارنا لری طرف ته خار څه طرف ته اشاره کوي چې دا دغه خلک په شهر کې دا اولیاء خلک او دا دیندار خلک په شهر کې نه پریږي کنه ته ورته کنه خوشا چې پته دی ولګي خو شي په غر کې به اوسې کنو دراغه د لری طرف د خار او د کلینا رجل یو سړی او یا صاحب داسې حال کې چې منډي والی نو سچلې وکړو قال وی وی یا قوم اتبعوا المرسلین اے قوم زما تابعداري کوي دې رسولانو د براشي غسو کو غسړې خوش پای کې سو کوئی جلا حبیب نجارو سو کوئی چې نه مطلب دا هغه بل سړیو او دا د دنوم نه معلوم او دا خلق هغه اصحاب الرس والا دی هغه کچ کوی والا خلق دی دا سړی غریب بیا هغه قرای کا غرای کا کوی ته وکړ پوه چکه نبی په کانی وشتل دا قال دا دعوت کو یا قوم یا قوم ما اتبع المرسلین تابعدارین کوي د رسولانو دا اولیاء او کار بدای خلق بخپل اتباع نه را بلی خلق به د سنت اتباع را بلی د رسول الله اتباع ته را بلی ولکه د رسول الله اتباع ما پته پریګه ما مدغه کا ورکه پرتی ما کا پریګه اتبعوا المرسلين بیا پس وای اتبعوا تابعداریو کوي ولی تابعداریو کوي من لا يسالكم اجرا دا هغه چا چې هغه تاسو نه اجر مزدوری دنه نه غواړي ولکه بیان کوي او روپۍ دنه نه غواړي نو په مفت باندې هغه تعالی وهم مهتدون هغه په هدایت باندې دي قوم ورته وی یاره څه لکه چې زمان خیال دې تام لکه زمونږ دا نه مانی هغه ته وی ولې دې نه منم بالکل وما لا اعبد الذي سو عذر دې مال راته دلیل دې ما سره چې د بندګی نه کوم دا غزاد فطرنی چې دې پیدا کړې ما ویلیه ترجعون وقت طرف ته بتاسو واپس کیږي دای وته دوی وته وی نه دا نور خدا سے شفاعه سفارت مفارش هغه ته وی اتخذ من دونه الہتن آیا د جوړ کم داغه غیر خدایان ان یردن الرحمن بضر کچرته اراده کی رحمان ذات ماته تکلیف لا تغنی عنی نو تاسو به لری نه کوي لری باندې کی زمانہ شفاعتهم شفاعت دغه باطل خدایانو سے ان هیڅ قسم ضرر ولا ينقذون او نه ما پورا خلاصو دشي نه کمول کې نه پورا خلاصو دشي انی اذن کما دا کارو کنه دو په دغه وخت لفی ضلال مبین په گمراهی کار کې به ما دوی ته وی څه خیال لکه چې تا دا سړی دی منلی دی لکه دا انبیا ته منلی دی هغه وی ولنا انی آمنت یقینا ما ایمان راوړل دی ربکم فرب تاسو باندې فاسمعونی نو زماره خبره واورې ګوره خادی وی دا چل دی راوی ول سړی کوی ته وګورتولو پس کانی ویتل چې کله وفات کیدو نو اولیاء کې دا کوي چې د خلکو خیر خوای ګوره د خلکو خیر خوای نو قیل دخل الجنه دته ویل شو د جنت ته فرشتو ورته وی د جنت ته ور داخل چې دا دا ویل شو نو قال دو یا لیت قوم یعلمون کاش کله ما قوم پوی دے پر سبانه به ما په دې خبر باندې غفر لی ربی چې بخنه او کما طرف زما او جعلنی زی او ګرځول مر المکرمین دی عزتمند خلقنا وای کاش کله ما قوم ته فتوی چې ما ته په دې سوره فواید معلوم شو نو دوی به ایمان راوړي دا نه اولیاء سوی اولیاء دعوت دو څور کوي د توحید ور کوي په خپل توحید منی خو شي اولیاء چې کوم دي دعوت سنت طرف ته ور کوي د رسولانو اتباع طرف ته ور کوي اولیاء شرک نه کوي اولیاء د قوم خیر خواهانی ښا اولیاء د قوم خیر خواهانی خو البته د قوم سره د خیر خواهی د وجنه په کفر او شرک نه شریکي کله دلیل ورکړي د چانه د رجل مؤمن د آل فرعون نه چې هغه سره یو ګوره ولکه د فرعون په قرانه کې یو رجل مؤمن او سره وو خو شي موسی علی السلام سره تعلق ساتي سورته مؤمن راو بار سورته مؤمن راو بار یو سورته غافر باقاعده په نوم دا باندې ها اته وشتم آیات کې پکې وقال رجل وی غسری مؤمنون چې مؤمنو من آل فرعون د کورنۍ د فرعون نو یکتم ایمانه چې پټول ایمان خپل وګوره دا سړی ښا دا ولټه کې وکړو د امر بالمعروف نهی عن منکر کوي نو سوي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اول کار دا وکړي چې د اهل حق نه دفاع وکړي د اهل حق نه څوکا دفاع وکړه نو کتب التکی ناس ته مې د اهل حق نه دفاع نشو کولای نو بیا د څه ضرورت دی اته قتلونا یا تاسو وی وجنی رجلن یو سړی ان په دې خبر باندې یقول چې دی وای ربي الله رب زما الله دې وصل ظلم روان دې سړی وای زما رب الله دې تاسو وزن دا څه ظلم کوي دا ادي ته وای تبخیم المنکر ته ته وای تبخیم المنکر وته پاله وای چې پښتو کې چې منکر کار ته تخې کنه نو غټې دی ورته منکر بوتا بد کار بوتا غټې دا خو دومره لوی بد نه دا چې تو سره حالت لار سي ډیر ماشاءالله نو خبر اورته دي نو ول دا هغه منکرات زمونږ دا جاهل ملګری چې په تبلیغ کې کوم لار شي کنه نو دا نه کړه دا کار وشي چې لار چې ول دا هغه منکرات صفات دي و خدای بنده دا وته غټ کا طریقه دا ده ها اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم نداء لحق دغه اول وقد جاءكم بالبينات من ربكم او یقینا راغله دې تاسو ته بالبينات واضح دلایل سره له طرفه درف تاسو نه صحیح شو دائم راوړي دي د دلیل تابع شي و ان یک کاذبن کړي دروغجن فعليه کذبه کذبه نه په دبانې وبال د دروغ رد ده و ان یک صادقن کچر ته دې رښتونه یوسفکم بعض الذي يعدكم نو درو برسي کی تاسو بالغ عذاب يعدكم چې تاسو سره وعده کوي ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب یقینا الله تعالی هدایت نه کوي هغه چاته اوس دا فرعون دغه رجل مؤمن دعوت چلول چې وی چلول چې وی چیرې د ایمان فرعون خو اوس په ایمان راوړی یری دلې به نه الله وای دا هدایت نه کوي الله تعالی من هغه چاته هو مصرفون چې هغه د حد نه وتون کړي متجاوز دي کذاب نو ډیر سخت دروغ جن دي هغه د الله هدایت نه کوي یا قوم لکم الملک اليوم بیا قوم ته وی اے قوم زما تاسو د پاره د بادشاہی نن را دی نن تاسو بادشاہی شته ظاهرین فی الارض پدا سے حال کې غالب ای پزما کې نور پسې سوئی فمن ينصرنا من بعث الله دلته بل عقیده کار کړه چې متصرف یو الله دی سوق نشي مدد کوله من بعث الله د عذاب د الله نه ان جاءنا کوم تراشی دا دعوت طریقه هم دا لخوا ځان وته دی ان جاءنا ته مونږ تراشی دا وته نو کې تاسو تراشی بیا خلق وتکی کنه مونږ تراشی ځان پکې راوړي قال فرعون نو په دې منځ کې چې دا دعوت چلول فرعون आवाज راپورته کوي لکه هغه ودرېګه نو یو خبره پکې دغه وکړي دې خدای تقریر کوي کنه خو قال فرعون درنځل سړی کار دی ها هغه به صرف هغه مجلس خراب وي دا خبره خراب شي قال فرعون فرعون وی ما اوريكم الا ما ارى زګور تاسو نه خیم مگر هغه چې زما سرای دا اگر زما راي ته ګور خیال کوي په چې هغه نه یره نشي نور دې لګیای وما اهديكم او د نخم تاسو ته الا سبيل الرشاد مگر لار د فائدې زما لار د ګټه ده د سره چې خوار ساړې وقال الذي امن ان غبيا پاس هغه بیا خپل تقریر جاری کو او یا کا سوي چې ایمان راوړ وی یا قوم یا قوم زما اوس تخویف ور کوي اولیاء خلق ته په شرک باندې تخویف ور کوي انی اخاف علیکم یقینا ذی یریکم پتا سو باندې مثل یوم الاحزاب فمثل دا غورز د لخرو لخر کمی وی کمی لخر ته یادې ی مثل دا د قوم نوح فمثال د حالت د قوم د نوح علیہ السلام څومره غټ لخر الله تبا کو و عاد او د عادیان و ثمود ثمودیان والذین دا کسانو من بعدهم چې دوی رست نور تیر شوی و مل الله نه الله تعالی یرید ظلم للعباد چې اراده لري نو چا وی چې خال الله دمر قومونه تبا کړی ظلم کړی دی هغه وینا نه الله اراده د بندګانو باندې ظلم نه لري او بندګان په خپل ځان ظلم کوي خنو بیا تقریر شروع کو ویا قوم انی خاف دغه د دنیوي تخفیف اول ورکو اوس اخروی تخفیف ورکي وی ویا قوم دې یریګم پتا قوم زما ان یخاف علیکم دې یریګم پتا سبحان یوم التناد د غورت د چغنا چې خلک به یو بل ته چغي وی پاره کې و زما حق راکا زما حق راکا قیامت ورځ به ښا یوم تولون مدبرین هغه ورځ باندې تاسو به وګرځيږئ شاکون کی تیخت ته به میراځي فمالکم من الله نبی تاسو لر د عذاب د الله نه من عاصم سو بچکون کې فمن یضلل الله او هغه څوک چې گمراهی کې الله فماله من هاد نو نه هغه لر څوک هدایت کون کې تخویف ورکو بیا ورته تخریص نو ورسته څه کوي بیا ورته دلیل نقلی ذکر کوي ولقد جاءکم اوس دې په خپل دلیل نقلی ذکر کوي او یقینا راغله تاسو ته او مصریانو یوسف یوسف علی السلام من قبل مخکره دینا بالبينات فواضح دلائل ترى فما زلتم نه همیشه وي تاسو په شک کې په شک کې منافقان وي مما دا اغذ نه جاءکم به چې هغه راغله تاسو ته به پاغي باندې تاسو داغه په نبوت کې شکو داغه پاغه مسله کې تاسو شکو حتی تر دې پورې دا هلاکه چې کله هغه وفات شو یوسف علی السلام قلتم نتاسوی لن یبعث الله هرگز برا راونه لګي الله من بعد پس دې رسولا بل رسول یو مان دار چې الله بل رسول نه راځي یو مان داوا چې لکه الله به درته بل داسې راونه لګي تمنا مو کولا نو چې تمنا مو کولا خوراک درته کنه دوی تمنا کول چې داسې حکومت راته بیا جوړ شي کذالک یذل الله دارنګ گمراه کوي الله تعالی من هغه څوک هو مصرف مرتاب چې هغه سوي اسراف کوونکی مرتاب او شک کوونکی وي الذين دا مصرف او مرتاب څوک ته شکی دا وی الذين کسان دي یجادلون فی آیات الله چې جګړه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې یلکه بحث کوي د الله پایاتونو کې نو د الله پایاتونو کې بحث کوي دا د مليان چې لګي ټول د الله پایاتونو کې بحث کوي نه نه بغیر سلطان نتاهم بغیر د هغه دلیل نه چې دوی تر اغلي بی دلیل بحث شروع کړل بی دلیل چې څوک په قران کې راځ کوي بحث کوي دا کفر دی دا ناروا دی دا اسراف دی دا ارتیاب دی خبر اورته دي کنه پارلیمنت کې به بحث شروع شریعت بل باندې بحث کیږي خنزیرا د غیر سلطان نتاهم ته کوم قران کوم متحد بحث کوي خو یو نقد بل نقد مقابله کوي کبر مقتن عند الله دیر لوی د په اعتبار د غصې سره ما عند الله په دربار د الله کې دا خبر و عند الذين امنوا او په دربار د کسانو کې ایمان راوړي د الله په نيز او د خلق مؤمنانو په نيز باندې دا ډیره غوسناک خبره ده ها نو دا دومره لوی تقریر الله وای دا تقریرونه بکی هم کم سړی ته مهر لګی در د ایمان راوړي کذالک یتبع الله دارنګ مهر وای الله تعالی علی کل قلب متکبر جبار علا کل قلب دې دا خلک ډېر الټا معنا کړه کوي ګره خیال وکاو چې کله درس راځي دا به صفه معنا کوم اوس کو زر زر لګیایم علا کل قلب متکبر وی پزړه دا هر متکبر نه نه نه دا کل کم سره لګی دا قلب سره لګی دا علا کل قلب متکبر په ټول زړه د متکبر باندې د متکبر سړی پزړه کې بالکل زاینی ټول مهر ددی ها مکمل غیر چاته ته مهر لګی دا دې کې زاینی ته تر ادم نه کې پکې دا صحیح شو کنه او هدایت متکبرن د متکبر جبارن جبار هغه سړی ته وایي چې هیڅ قسم قانون ته سر نه کټه کوي خو شو کنه دا الله د قانون باغی نه خصوصا وقال فرعون فرعون یا حمان ابن می دا به هر حال دا قصه سوا دا تر دې پورې رجل مؤمن سو کړو دا تقریر کو بیا په دې منځ کې پته راشه دا وګړي ګړي رو 38 نمبر آیات کې بیا وایي وقال الذي امنه او یا سړی چې ایمان راوړ یا قوم ای قوم زما اتبعونی زما هدایت زما تابعداري وکي زما دا خبره هم نه مطلب دا زما دا خبره هم نه اهدکم دلار خنتاف سبیل الرشاد لار د غټي پوښوي دا یو ته بیا وکړو مطلب دا رته دا د لارې صفات چې کم بیان تکیر دی بیان څخه غټه شته کې نشته راغی بهر حال دا د اوګ بیان نه کنه دا بیا ختمي کینو نو هغه ټول بیان د وکړو چې وی کړو نو بس اخیره کې وای وا افوض امری ال الله دوی ته خاطر بوس کې څه فرعون نه بدان څنګه خلاصې هغه ما خپل ځان ما خپل کارونه الله ته سپارلي دي ان الله بصیر بالعباد پوه کنه الله ویلی جون کې په بندګانو باندې او بس منډه لا چې الله فرعون وی هو لکه دا سړی پرېګ دی ما لخرې پته ولېګو زر کسان ولېګو ورکی سړی راوړل سړی راوړل هغه سړی ته لاړل الله تعالی دا په دفاع کې یو ځناور راو بس دا زماره چې دوی ورنږدې کېدل هغه 1500 کسان هغه کې هغه څو خوړل او تحقیق غرنه وګرځیدل او څه پکې څه کوم نه تن دی وجل او بهر حال 1500 کسان مړ شو چې 1500 واپس راغل فرعون ته ویسه تل مو کو هغه وی هغه خپل ته سړی دغه شان چول څه دقیقې ته بیان کړ چې کیسه بیان کړ هغه وی ښا روپۍ مو هغه تاسو دا غي جنټانې 1500 هغه نور تاسو سره خلاف تاسو هغه وجل دي تک خوش یو سړی تاسو سره څنګه دا چلو کو 1500 ویل تک خوش 1500 ویل تک به هر حال دا پکې راځي نو دا دغه طریقې سره د اولیاء او دعوت اولیاء مو پیژندل کنه دغه اولیاء د دوی دا دعوت دی دای طریقې کاری د وو اولیاء نه دلیل نقلی دغه رنګ دلیل نقلی کله د پخوانو کتابونو نه پیش کړي په پخوانو کتابونو کې تورات انجیل زبور ذکر کړي باقی په نوم د صحیفو ذکر کړي صحف ابراهیم او موسی دلیل داغي کتب سابقونه چې ذکر کړي نو کله هغه ناطق په توحید باندې د توحید بیان پکې کله په صدق نبی صلی الله علیه وسلم باندې کله په صداقت کتاب باندې صحیح شو کنه لکه سورۃ آل عمران وګورئ 3 او 4 دلیل نقلی د فقوانو کتابونو نه صحیح شو تورات او انجیل نه نزل عليك الكتاب نازل کړي پتا باندې کتابو بالحق فرشتیا سره یا اظهار الحق دوه معنی کړي مصدقا لما بين يديه تصدیق کون کړي دا کتابونه چې دنه مخ کړي وانزل التوراۃ او نازل کړي تورات والانجیل او انجیل من قبل هدى للناس مخکې د دینه غا هدایت لپاره د خلقو وانزل الفرقان او نازل کړي دي فرقان فرقان قران ده چې جدای را وستون کې د حق او د باطل ترمن ده دا څه لپاره ذکر کړ تورات او انجیل چې دا مطلب دا د قران د الله په توحید هم نازل او دام نازل دي ال د قران حقانیت دا غي نه کار چې مصدق لما بین یدی د دا غي سره موافق وو چې کنه دلیل نقلی سره تورات او د انجیل نه دغه رنګي دلیل نقلی کله د تورات او انجیل نه پیش کړي لکه چې د الله تعالی نه بغیر څوک وکیل نشته لکه سورته بنی اسرائیل تاسو راو باسي دوی واتینا موسی الكتاب مو ورکړو موسی علی السلام ته تورات جعلنا هود لبنی اسرائیل او ګرځول مو دغه تورات هدایت د پاره د بنی اسرائیل الله تتخذو من دوني وکیلا څه خبره وکړي چې ما جوړوي غیر زمانه بل څوک ذمہ وار د کارونو بل څوک ذمہ وار ما جوړوي متصرف یو الله د الله نه بغیر بل څوک نه دی نو دایره ته پدغه کې وی خاطر تورات کې دغه دلیل د پاره راوړ کله صحیفه راوړي صحیفه ها لکه سورته نجم راواله سورته نجم ام لم ينبا آیا دوی ته خبر نه دی ورکړی شوی بما پاغه مضمون باندې فی صحف موسی ام لم ينبأ آیا خبر نه ورکړ چې دوی ته بما پاک مضمون باندې په صحیفه موسی ته په صحیفه د موسی علی السلام کې او ابراهیم او په صحیفه د ابراهیم علی السلام کې الذي وفا چې هغه پورا حق پورا پورا کړو بیان د توحید یا مطلب هغه بیا راځي الله تذر وازرتو ذرا اخرى پای کې سم مضمون دا مضمون چې بوج نه پورته کوي نفس وازرتون اغه نفس بوج ته تون کې وی ذرا نفس اخرى بوج د بل نفس بیا صحیفه سمرا وی بعضی وی سلوی خبر ورته اوش سوشا صحیفه بعضی وی سلوی خو بهر حال اس پسې نه لګي صحیفه سورې خو معتبر کتابونه د غسلورو اردین علاوه سو کوئی 1500 سو سوی کله نقل د جناتو نه کوي ها جناتو ملکا دا غي دلیل نقلی د جناتو نه دلیل نقلی پیش کوي نو هغه کې بیا سي هغه کې بیا کله چې کوم دنو عاجزي د جنات ذکر کوي عاجزي د چاره جناتو نو چې جناتو عاجزي ذکر شنو پته ولګي رسیارا الله تعالی بس یو مختار کول الله دی جناتم نه خبرو ته جناتم څه نشي کوله لکه وګورئ سورته بنی اسرائیل 15 سم سپارا کې اتو اتیایم آیات 88 نمبر آیات وګورئ دا مې ته بار بار پیش کړی دی خو اوس یو پیرانی مرته بیا پکې یو آیات نیم پیش کوم یعنی دا پیش شوی دی مخکې په بل انداز کې پیش شوی صحیح شو او 28 آیات 28 دی 28 دی 28 دی 28 پیدا مکرو قل لئن اجتمعت الانس وای ورته کچرتا راجمش انسانان ول جن نو پیریان علا ان فدی خبر باندې یاتو بمثل هذا القران چراوی دغه شان قران لا یاتون بمثله نو نشی راوړې په مثل د دې باندې ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کسی بعض د بعض معاون نو ګورا وسنه کسی بهر شته کې نشته دی ها د جنات تر وسنه بعد خبرې بار دي قران نشي جوړول جوړ دي نشي جوړول خو دغه رنګ سورته سبار او باقي جو اجتماع سپاره کې سورته سبار هغه کې بل دوی اجزي تاسو مخکې هم لیدلې و اوس په خو دي صحیح شو دلته سوي ولې سليمان الريح او موږ تابع کړو سليمان عليه السلام هوا غدوها شهر چې دا غي د سبا وخت کې به سفر فمیاش په مقدار د سفر د میاش کې ورواحها شهر او د ما بیګا په طرف کې به سفر وکړو هغه اندازه چاو د میاش ځان لګا کوئی شو نو سهار کې بتلو کان یغدو بیستخر سبا کې بچر تلاړو چې کړه بتلو اس نه چر وخت بدل دی سهار کې ولاړو استخر تا کوچ کنا ثم یروح ببابل ما خام ته کو چر تلو بابل تا وفي روایت په بدل روایت کې راځي ثم یروح بکابل کوچ کنا ما خام ته کې بکابل ته بیا صحیح شو نو دا دغه به کول یا رسول الله اسلام واصلنا له عین القطر او بیوی و مونږه د تا چینه د تانبی ومن الجن او بعض الجنات نو ته ور جنات حال من يعمل بين يديه باذن ربه چې دی بکار کولو د مخ کې سليمان عليه السلام په امر در رب باندې ومن يزغ منه من امرنا او سوق چې کوک شي د دوینا د کار زمونږه نه نذقو من عذاب السعير نو مونږه سکو سکو وغته عذاب د عذاب د سچي عذاب د ګرم اور یعملون له دوی بکار کول دی سليمان عليه السلام لا ما یشاء او صداغه بخوا مم محاریبا او څنګه دغه عبادت خانونه عبادت خانه جو ته جوړولې و تماثيل او نقشي به جوړولې ښا تصویران نه نقشي به جوړولې پوښي دا داسې جوړو دا بداسې جوړو کنه وجفان انکل جواب او دغه به جوړول جفان کټوي دا کټوي خدا رستو نه دا دغه دی دا دیګونه به وکړه غاټو خو شي کل جوابي ها دا کټوي به کل جواب پشان د دې پشان د حوض باندې حوض پیژنې تاسو تعالی د تعالی باندې به غټه غټه به ښا و قدور نو کټوي به راسياتن پخي فضای پرتی تبوک ته تول نه ښا دا به ټول د چا په کار باندې کولو د چا په دغه به کولو د سليمان عليه السلام په امر باندې نو دا وګوره داغه تابع کړو تابع نو که جنات ته اختیارات او تصرفات وي دی به سليمان عليه السلام بیا منلې نه منلو بیا نو د دوی تصرف نشته خدا معلومات دا رنګ جنات ته علم غیب نه معلوم پوښ کنه مونږ پښتانه ساده خلک یو پوښ کنه اسلامي باندې پیریان دی ورشه جنات په لاغه بر لغلا راو باسي یته به راو باسي نشي راو باسلې پوښ ک جن الته کې موجود او لیدلې خو بیا بل خبره او که موجود نو نو بیا غیب کو سره نشته ده کنه تاسو ګورئ دې پته آیات ګورئ ښا فلما قضینا علیه الموت سليمان عليه السلام په دې کارونه کول کول الله تعالی او تعامل وکړو سليمان عليه السلام ته پته ولګی پیغمبر ته پته لګی مخکې نبی مرګ وخت رانی دی دې مرګ وخت رانی دی دې په مسله د بیت المقدس ته خو شو کنه دا بیت المقدس په بیا د یې جوړې چې دا وفات شمه ادي ما ویني چې دا لاړو بیا خدای کار نه کوي دا چې پوره نو الله وته وی دا وته د شیشو کوټه جوړه کړه لار تا اول تک همتا ودروا او پا ټندای او ټندای باندې ته ډډو لګو تکیو سو ایمان د اسلام لاړ پا ټندای باندې تکیو لګو لو درې ټول دې ملک الموت راغی روح روح واپس لاړ چې لاړو تو ایمان اسلام ولال دې چې ولال دې نو ما دلهم علی موته نو خبر ورنکو په مرګ د سليمان علی السلام باندې الا دابت الارض مگر غچنجي د زمکه چنجه د زمکه هغه هغه دغه خړه خړه خړه خړه هغه لرګي ختم شو ته ختم شو نو څه چلو شو تا کول من تا ته چې خړی هغه من تا ته ا څه چې هغه همسا ده دو دا هغه هغه همسا هغه بیغه څه کو هغه خړ چې خړی فلما خرن ورکل چې سليمان عليه السلام را پری وته کال پس را پری وته نو تبینت الجن الله اخکارش جنات الله کانوا یعلمون الغیب کچرته جنات په غیب پوی دی نو مال دی تو فی العذاب المهین نو وخت نو تیر کړه په دې عذاب پکون کې کې دی خو دومره سخت تکلیف تیر کو دا به دی نو تیر کړه خو دې ته غیب پته نه لګی دا دی خو کاغذ ژوند دی دی را بل دغه شیشو کوټه ته به کتل کا نکم ژوند دی منډه وای چې کار کوي پوه دا کار ها وین مې غیب دا الله نه غیر بل چاته نشته په دې باندې دلیل نقلی چا نه راوړو د جنات کله په دلیل نقلی کې تاسو دعوت ته جنات راوړي دعوت ته جنات سورۃ احقاف راوباسي سورۃ احقاف پیدا مکو و اذ صرفنا الیک فا یاد کا پاغه وخت چې مونږ راوړل تا ته نفر من الجن بعض کسان د جناتنا یستمعون القرآن اوریدوی وګه کې خود قرآن تا د لارې نه قرآن واوریدو نو تاسو وګه ته کې خودو فلما حضروه را روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قران دی کوم چې طائف نه واپسې موقع باندې یو وعده کې ولاړ نبی دې را روان چې را روان چې فلما حضروه هر کله چې دوی حاضر شو دتا قران خواته را ورسیدل نو قالو دوی ته دوی ویل انت تو چپ شي ولکه غلی شي خبره مکه قران ویل کی صحیح شو نو دا د جناتو په دعوت کې تدا ویل فلما چې یو ګور قران ته خاموش کیږي کنه ته څه خبرې فلما قضیا نو هر کله چې قران پوره شو دوی آیات وا صورت وا ورېدو ولو نو واپس شو اله قوم يم قوم فلت منذرین په داسې حال کې چې يرون قوم لرا قوم تلاړل قوم ته سو ویلو دعوت وګورئ قالو دی ویا قومنا وقوم زمونږه ان سمعنا کتابا یقینا مونږ واورید قران انزل من بعد موسی کم کتاب چې نازل شوی دی پس موسی علی السلام نا مصدقا موافق دی لما دا کتاب سره بین یدی چې دنه مخ کې وو دا تورات سره بالکل موافق کتاب دی ښا یهدی الی الحق لا رقی حق تا و الی طریق مستقیم و غلار نه دیتا هغه طرف ته هدایت کوي یا قومنا اے قوم زمونږه عجیب داعی الله قبول کئ دا دعوت ته داعی د الله دا هغه داعی چې الله طرف ته دعوت ورکړي نو هغه دعوت قبول کئ وامنو به ایمان تراوړی یغفر لكم بغنا بو کی تاسو ته من ذنوبکم د ګناونو تاسو و یجرکم او په امن بکی تاسو من عذاب علیم دا عذاب دردون کنا ومن لا یجب او سوق چې قبول نکي داعی الله دعوت ته داعی د الله فلیس بمعجز فی الارض نو نه دې کمزورې کون کې الله لره پزما کې نه دې بچ کیدون کې عذاب نه پزما کې وليس له من دوني اولیاء کدی وای چې نه زه خو په بل چا باندې ځان بچ کوم نو وليس له نشته دې مشرک لره من دوني غیر د الله نه اولیاء کار سازان کار جوړون کې بچ کون کې ولا نشته دې اولایک فی ضلال مبین دا کسان چې کم خلک دا دعوت نه قبلې دا په گمراهی ښکارا کې دي تاسو جنات دعوت لري کنه صحیح شو خپل قوم ته لاړل دا اصل کې چې ما تاسو ویلي صورت کې برو تراشي اسمان چې بند شو کنه دوی مکمل اسمان باندې بند شو د وخت په دوران کې مکمل نشو تللی کاهنانو کار بند شو نو دوی یو دا کمیسون تشکیل کو ویلارتی پر علاقو کې وګر دی تحقیق کوي چې څه چل دی دا څه مسله جوړه ده نو چې رااله تحقیقاتي کمیټي چې دې لا تر اورته قران ووري چې قران وغوړي د راپورټ تیار کړه تاسو د دې راپورټ ته ګورئ ښا تحقیقاتي کمیسیون چې دا ته راپورټ په جوړي ښا یو خدای راځي ان سمعنا قرانا عجبا یو دا غي حقیقت ته قران خو عجیب دی خو حقیقت سره یهدی الی الرشد هدایت کوي کار د فائدې تا فآمنا به نو موږ ایمان نه وړ پاغي باندې خنو خپل مستقار دی ولن نشرک بربنا حدا موږ هرگز درف سره هیڅ څوک نه شریکو په هیڅ کار کې خبل دعوت وګروي وانه تعالی جد ربنا رد شریک په ولد باندې رد کړي یقینا لوی د شان در رب زمونږ متخذ صاحبتن نی د نیولې خدا ولا ولد او نی ماش نی زوی نی زوی شتنی خدا شته زمونږ الله مخکې په پیریانو کې داخې دوته خدای نعوذ بالله من ذلک زمونږ د پیریانو د مشرانو لونه چې دی هغه په الله باندې وادي نعوذ بالله من ذلک او اولاد استغی دا خبرې کولې نو هغه باندې را دکړو بل دعوت وګوري وانهم کان یقول سفیهنا یقینا شان دی وی بک مخلو زمونږ علی الله تعالی باندې شتتن د حد نفیر وینا بل وګوري بل دا بل رپورټ وګوري وی وعنا ظننا یقینا من ګمان کولو الان تقول الانس والجن چې هرگز بونه وای انسانان او جنات علی الله تعالی باندې کذبا دروغ دروغ وجول نکی ولیکن خبر غلط لوي جوړی پیدا وانه کان رجال من الانس او یقینا هو بعضی سړي د انسانانو نه يعودونه چې پناګانې به غوښتي برجال من الجن په بعض سړو د جنات سره سړی د جنات او د واده مشرا منګ ته پنا راکا جن ته دی ویل په الله سره پنا غواړه دوی وای دا کار به کولو فزادوهم رهقان دی انسانانو دی جنات لسر کشی زیات کړه وانهم ظنوا او یقینا دوی ګمان کولو کما ظننتم لکه چې تاسو ګمان کوئ د اخرت دا ورکوي کا د قیامت مسله ثابت دی الله یبعث الله احد چې هرګز با الله پاک څوک د مرګ نفس را پانه تي یو معنی دا ده یا الله بر رسول الله ولېږي وان لمسنا السماء او دا رپورټ مو جوړ کړو لري او یقینا مونږ با مسا کولو مونږ با لاس لګول د اسمان سره فوجدناها نو اوس مونږ اومن تاسمات اسمان مولئ حرسن چې ډک کړی شوی د څوکیداران نه شدیدن د سختونه و شهبن او دا غستورو وشتون کنا دا خو چار چا پیر پیر داران ولاړ دي څه چل دی و انا كنا او یقینا موږ نقود منها چې موږ بکې ناستو په دې اسمان کې مقاعد په خاص ځایونو باندې لستمع لپاره د اوریدل د مجلس ته پرشتو موږ بلې تغوت کې خو فمن فمن یستمع الان نو اوس چې څوک وب کیږي یجد له نو او میزان لرا شهاب الرصد غستور انتظار کوونکې ناصابیو کې ستور راشو به کوي وان لا ندري او یقینا موږ نه پویګو موږ نه پویجو اشر اريد بمن في الارض چې دا کار چې شوی دی دا د پاره د د شر اراده کړی شوی دی بمن پاغه باندې په الارض پزما کې دي دا د هغوی د تاوان د پاره دی ام اراد بهم ربهم رشدا یا اراده کړی د دوی د پاره رب د دوی د ګټې مونږ ته پته نه و وعنا منا الصالحون او یقینا بعض زمون نسو هغه نیکان ومنا دون ذلك او بعض الذين غيروا كنا طرائق قددا مونږ په مختلفو لارو باندې روان خلکو وعنا ظننا او یقینا من ګمان کولو الله نعجز الله چې هرگز به تو کمزور نه کی الله لره فل ارض اوس مونږه ګمان کو دا اوس کا اوس مونږه کی لرو چې هرگز به تو کمزور نه کی الله پزما کی ولن نعجزه او نه به کمزور کی الله لره هربن پتیخ تکلی وجه به تو تختم خوش وی وعنا لما سمعنا الهدى او یقینا چې مونږه هدایت واردنو آمنا به نو موږ ایمان راوړ په هغه باندې فمن یؤمن بربه نو څوک چې اوس ایمان راوړي ولا یخاف بختا نو نه یریږي ډېر تاوان نه ولا رهقا نه زیاتینا وانا من المسلمون او یقینا موږ کې بعض مسلمانان دي ومن القاسطون او بعض موږ کې سدي قاسطین دي ظالمان دي قاسط مان ظالم تر فمن اسلم نو چې اوس تابعدار شي د حکم د الله فولای کوم دا کسان چې تحر او رشدا ځان د پاره غټه او کټه و اما القاسطون او هر چې ظالمان دي فکانو جهنم حطبا نو دار جهنم پښاک دا څه پته زا زا زا زا ټول صورت ترجمه نه کوم کنه خو شوي خو په هر حال دا دوی سوار لس نو کافی راپورټ ها ترای وړو خپل دغه ته پیښ کو څنګه دعوت به چلول دعوت توحید دعوت ایمان بالآخرت دعوت فلانی فلانی دا ټول چلول دي کنه خراس وی شپږم دلیل نقلی اخیری شپږم دلیل نقلی چې چانه پیش کوي قران د زناورونه د مرغونه زناور او مرغی پر چا سره زیاتې نه کوي کنه بی انصاف خبره نه کوي کنه دا غوي خبره خو نه کنه دا غوي نه برته کړ دلیل نقلی پیش کوي خاجی دا غینه چې دلیل نقلی پیش کوي سورته نمل لو باسي نو لسمه سپارا پیدا مکو هڅه پیدا مکو نو ته وګورئ څنګه دی حتا اذا اتو سليمان عليه السلام سره د فوج روان شو چې روان شو حتا تر دې پورې اذا اتو چې کله رالل علا واد النمل پاغه وادي د میګو باندې یو وادیو پای کې میګو وادي نمل ته کوئی پای پاکه څوک سوې څوک سوې بار یو د میګو وادي خو تفاسیر بیا تصریحات کوي قالت نملۃ نو یغمیږي هغه ته پته نه لګي میګو په دې خبره گواہی وکړه چې پیغمبر وی که اولیاء وی هغه ته علم غیب نه وی هغه ته علم غیب نه ګور غیبانان ته پته نه لګي د خپل لاندې به څه کړي دل کړي به خپته وته نه لګي فتبسم سليمان عليه السلام خاندل ضاحكا فتبسم مسكت ضاحكا دا حالت چې خندیدون شو من قولها دا هذا ميرم په دیوار د وحدت سره میږي تراجه مذکر دا هغه د میږي د خبره نه د میګي خبره باندې وخاندل هغه نه به بهر پښتنه کړی یاره کوي دا تاسو ویل کنه خو شوي ما او تاسو شکاری نیولې و تا خو دا خبره کوله او مخابره کوي چې لکه دم نشي سليمان عليه السلام بمدل کې موږ ته څه کارو هغه ته یې شکاری کړل لکه پر کو ما سره ویلو چې وهم لا شعورون دوی په پوهیږي نه ما دا نه ولې ته ظالم خو شباران د نیکی سره ډېر خبرې وکړي یو خبره به دام شي وا سليمان اسلام ورته وی ګوره زه بادشاہ یم د زمکی پوه شو کنه نو دا څه لوکه چې کته سکیم مين وی د الله روان کړه هغه ته مړه ته بس یې سکیم دی سليمان اسلام او ته ولې دا خو د خدای بنده د خلکو لړ کارونه کوم یې خاطی دا زما عمر چې کوم د سورہ دی هغه کې مال یو ورځ زیاته کړی دا کا خو نه شم وی زما چې څومره رزق په هغه کې یو نوړی مال زیاته پوه شو وی دا کار خو نشم کول نو بیا دینه بغیر بس کی میا کومه لاسه الله راکې خو تا ته وې ما ان تا په لاس پیرا کې یا د بل په لاس پیرا کې خو تا ته وې ما الله کول نه پوه نو سمال اسلامي دې بسړې وي ها امیر لا پکار دار چې خپل لخر هر وخت جایزه اخلي ګوري نو جایزه واغستا تفقد خو څه کنه نو دا چې تفقد یو کله مرغو چې مرغو تفقد یو کو یو مرغی پکې ورکا وها چې ورکا و فقال بی وی مال یلا ار الهدهد سچ وی دی مال راته دو مولا چرګک پوری چرګ نوینم ها ام کان من الغائبین یا دې دې ورکونه دې چرته تللې کزین نوینم وګوره پیغمبر په خپل وایي چې ګوره ماته علم غیب نشته څه پته لګي اوس چرته سره د مولا شرک د دغه کوړي چرک پته وته سره نه د مولا شرک ښا چې دا چرته سره خنو وی وی لا اعذبنه خامخاذ عذاب کوم دلرا عذابا شدیدا فعذاب سخت سرا وهم حق تقوم او یا یا پر قتل سزای او لا اذبحنه بسر او لا اذبحنه یا به د ذبح کما او لا یاتینی یا به دې ما تراوړي بسلطان مبین غ عذر کارا دې به عذر کارا په سینې دول نه دې کې ته مرغې چټه شو یو مرغې ته په بارا چټه سوال ته وکړ دې ګرځي را ګرځي پاوا ولکه راشه نکره وته خدای دې غر کوي لکه دوی ښا اوسه دی راغی چې راغی نو فمکسه غیر بعیدن نو حصار حصار شو حصار شو غیر بعید نه ډیر ډیر حصار نشو کله غونته کې یو دم راغله سليمان عليه السلام مخه ته حاضر شو چې حضرت سليمان عليه السلام ته چرته تللی وي نو دوی فقال دوی احط بما لم تحط به وی ما راګر کړل په علم کې هغه چې تا په علم کې نه راګر کړل نه دته د عقیده تم خیال لې چې تاسو ګور علم غیب نشته له یو خبره راته کوم ما ته پته شته یو څه تاسو نشته سليمان عليه السلام دا فصاحت ته چې سړی خبره شروع کوي کنه په کار دار کې یو انداز باندې شروع کوي چې خلک وته وخت کیږي نو ته دا وګوره دا څومره فصاحت ته اول دا څه انداز ورکو سوئی وجئتک من سبا بنبأ یقین ما تا ته سبا خار نه یو یقیني خبر راوړل یو یقیني خبر تا ته پته نشته دی خبر ته کوم امام اسلام سم متوجه کړي یقیني خبر دی ناشنا خبرم دی نه با خلوی خبر ته وي وستدی وایا وی انی وجدت یقینا ما امنتا یو امراتن یو خذا تملکهم چې حکومت کو په دغه خلکو باندې وی ما خته وی دا هغه حکومت کو بنا دی راخه خو شي دا دی بکار دی چې خزي حکومت کو دا دی غریبم په تعجب کړي ښا و اوتیت ور کړه چې واغه ته من کل شی ان هر یو شی هر یو شی خونو دا کولی اضافي وته وای خو شو کنه چې د دې څخه ضرورت د حکومت په باب کو تعال ته برابر خو شو ولها عرش عظیم او دی لرو لوی عرش او د دې لوی تخمخه اسراف کړي بل څه تعجب دی یاره وی وجدتها بل تعجب پدې دی چې ما امون تدا خذ او قومها قوم او د دې یسجدون للشمس چې سجدي کول انورته من دون الله غیر د الله دا کار ولې کولو دا داخلي ته پتو وره وی وزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان ورته د عملونه خسته کړی دي فصدهم عن السبيل نو دوی د لارې د حق او د اسلام نه بن کړی دي فهم لا يهتدون دوی هدایت نه مومي تسوا یا ساس خپل دي تعقیده دا وی الله یسجد لله ولدی چې دینه کوي الله تعالی الذي غدا یخرج الخبء فی السماوات را وباسی پټ چیز نه پاسمانونو والارض فزما کې هغه پټ دانا پټ شي د دغه چون کې د د خپل کاروم دار دی پټ شي معلومه دی او به معلومه کنه وای بعد دغه لیکلی دی نو حیات الحیوان وغیرہ نو دم اوی ته هغه ذات دی ګوري پوه شو کنه هغه دار او باطل کوي ويعلم ما تخفون وغت تاسو پټوي او ما تعلنون چې څه کار کوي الله لا اله الا هو الله تر لا اله نشته معبود برحق الا هو غیر داغنا رب العرش العظیم رب دلوی عرش ته تاسو د دې دلیل نقلی ولې کنه څنګه دعوت چلولې یاره ناشنا دعوت مرغی ده خو ناشنا دعوت چلولې نو دا د دوی د اقوال او احوال د دین چې کوم دنو کړه دا دلایل او باطل دې ته سوې دلیل نقلی نو دلیل نقلی د انبیاونا دلیل نقلی د اولیاونا دلیل نقلی د ملائکونا دلیل نقلی د جناتونا دلیل نقلی د پخوانو کتابونو نه دلیل نقلی د مرغو د ناورو سارونو وغیرہ نه پوه شو کنه شپږ قسمه دلیل نقلی د قران تاسو ته پیش کړي ته کړه وای ان شاء الله درس دا به دلیل نقلی په تور باندې پیش کیږي پوه شو کنه اوس دلیل وحی کې څه نشته لري نو بس یو دو منټه صلاح ته پکې وحی کې قسمونه نشته لري تر په الفاظ پکې لږ بدلی بل د دلیل وحی څه شه دی وحی خدا ټول دلیل چې موږ د قران نه غلې د عقلی وای کنه عقلی وای که وحی وای لیکن هغه دلیل دلته کې مراد دی چې کله کله په دلیل کې ویل شي وقال الله الله ویلی چې الله ویلی خا څه دلیل دی په تاسو سره چې الله نه بغیر بل معبود بر حق نشته یو دلیل خدا دی چې ژوند دی هغه بل څوک داسې ژوند دی نشته دی د بل چې حیات حیات لذاتی نه وی کنه هغه باندې کیږي بیا الله پاک باندې شه ژوند دی بل قیوم دی زمانہ کنټرول تدبیر ټول دا غفلات کړي قبل څه دلیل دی دا دوه دلیل عقلی شو دا دریم دلیل وحی ته وګورئ دا بل خبره دا چې الله زکه لا اله الا هو بل معبود زکه نشته چې نزل عليك الكتاب بالحق نازل کړه دې په دې خبره باندې کتابو اے ام په دغه خبره باندې الله کتاب نازل کړی دی په کتاب کې دغه خبره کړی دا نو چې هغه کړنو بل دار دي خبر دی چې خبره سره دا حق ده نو نزله سره دای په دلیل کې پیش کړ کله چې کوم دی دلیل چې کوم د دلیل وحی هغه په لفظ د شهیده سره شهیده سره لکه د دې صورت کې مخکې لاړ شي سورته ال عمران کې 18 نمبر آیات راو واسي 18 تلسم ښا شهید الله گواہی کوي الله تعالی انه پدی خبر باندې لا اله الا هو چې نشته معبود برحق غیر داغنا والملائکه ملائکه هم کوي او اولو العلم او اهل علم هم کوي قائما بالقسط فدا سے حال کی چې قائم دی الله تعالی بالقسط په عدل سره په انصاف سره الله تعالی عدل کوي اوس شهد الله انه الله گواہی کوي بس نو یې معنی کنه لا اله لا اله الا الله په دې ځای کې دلیل څه شاهد الله دا الله گواہی دا دلیل وحی دی الله ویل دي بس دا وحی نه یو دلیل صحیح څه کنه چې الله تاسو له بل اجازه څنګه درکې چې پکې څنګه روان نه کار صحیح شو خدي کله به چې کوم دنه په لفظ د قضا سره لفظ د قضا لفظ د څه د قضا لکه سورته بنی اسرائیل لا واړو سورته اسراء درويشتم آیات راو وقضى ربك دا قضا لفظ دی او فیصله کړی دا رب تا یعنی حکم کړی رب تا الله تعبدو الا اياه چې بندگی ما خاص کوي بندگی ما کوي الا اياه مگر خاص دا غي الله کوي خوشوي نو دا څه دی وبالوالدین احسان امر او پلار سره کوي احسان کوي خو دې کې وقضا ربک ترب امر کړی دی قضا سره د دلیل وحی دی الکه د الله نه غیر بل چا عبادت نه ولینه کوم یا قضا ربک دا رب دلیل دا شو دلیل وحی دی کله به دلیل کله به په دلیل نه وحی کې لفظ د امر راشي لفظ بل سره راشي د امر لکه سورته نمل لا واړه وي نو لسمه سپاره کې دا وخت راوړو او شلمه سپاره کې ته شلمه ته لاړ شي نه مل ته شلمه اخیری نه کوي هغه کې سره دي انما امرت یقینا ما ته امر کړی شوی دی امر ها عمولی دو کنه دا دلیل وحی شو ان اعبد رب هذه البلده چې زه عبادت کوم در رب د دې خار الذي اغا خار حرمها چې حرام کړی د محترمه ګرځولې داخله وله کل شی او دې لپاره هغه الله په اختیار کې هر یو شی قل ورته وایا انی نهیتو یقینا زمانہ کړه شوی ما دا نه هدا کله به نه راشي چې مکه وای نو هغه باب انی نهیتو یقینا زمانہ کړه شوی ان اعبد الذین تدعون من دون الله چې عبادت کوم دا غچا چې تاسو ته مدد غواړي غیر د الله نه اوس د غیر الله عبادت بند څه دلیل یاره نهي دا الله دا الله من الله څه کړی دا من بس دا دلیل وحی دا څه شو دلیل وحی په لفظ د چا سره په لفظ د تنزیل سره په لفظ د وحی وغیرہ سره راځي په لفظ د شهادت سره په لفظ د دغه سره قول سره په لفظ د قضا سره په لفظ د امر سره په لفظ د نهي سره صحیح شو کنه دا بدا دا کړه موږ کړه کړه په درس کې وایو چې دا دلیل وحی دی نو چې بیا تاسو وایي چې خدای پاک دلیل وحی سره وایي نو دا به موږ کنه ان شاء الله تعالی دغه به پټه لګي صحیح شو تر دې پورې دا دوی مقصد لاړو ها سم مقصد لاړو دوی مقصد الکه څه شو په مقصد خلاصه شو په صورت کې به یو دعوی کته ورته موضوع وای کته ورته مقصود د صورت وای هر څه نوم ته ورکی دا غینه بغیر بیا په صورت کې دلایلی نو دلایل بکله عقلی کله به نقلی عقلی محضا او کله به عقلی ترافی صحیح وکنه هغه ترافی قسمونه خو بیا تاسو وایي کله به دلیل سوی نقلی به وی نقلی به بیا کله نقل د چانا د انبیاو نه کړه د ملائکو نه کړه د اولیاو نه کړه د جناتو نه کړه د کتابونو په قانون نه کړه د طیور وحوتو پښوا او کله به دلیل وحی نو دلیل وحی به کله په لفظ د چا سره کله په لفظ د تنزیل سره کله په لفظ د وحی سره کله په لفظ د قول سره کله په لفظ د شهادت سره کله په لفظ د امر سره کله په لفظ د نهی سره کله په لفظ د قضا سره